بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم صدق الله العظيم د یوې مهمې پدیدې په اړه باندې چې نن ورځې په اسلامي نړۍ کې تقریبا ټول مسلمانان مصروف کړي دي او هغه پدیده ده د منځلاري اسلام یا اسلام میانرو اسلام معتدل او د دې په مقابل کې ورسره اصطلاحات چې کاریږي هغه د بنسټګر اسلام یا بنیادګرا اسلام یا توندلاری اسلام یا په عربي کې متطرف اسلام بولی یا په انګریزي کې رادیکال اسلام ورته وایي د دې لپاره چې دغه دوه مفهومونه د مودریټ اسلام په انګریزي کې ورته وایي معتدل یا میانرو اسلام او رادیکل اسلام چې بنسټګر یا بنیادګرا اسلام ورته وایي یا توندلار اسلام ورته وایي دا دواړه دا څه شی دي ځکه د دغو پدیدو یا د دغو نمونو پیژندل ضروری دي چې نن ورځ د فکر او ادب په مجال کې تر هر څه زیات همدغه مفاهیم یادېږي څومره چې فکری ادبیات دی نن سبا په اسلامی نړۍ کې هغه په امدغه دوو محورونو باندې چورلی ګرځي راګرځي منځلار اسلام منځلار مسلمانان توندلار اسلام توندلار مسلمانان او دا کم ټکر او تصادم چې په نړۍ کې د دې دوو قطبونو یا د دې دوو جهتونو ترمنځ ده د دواړو لپاره عنوان هم امدغه دوه غوره کړل شوی دی یو جانب وای موږ منځلار اسلام عملی کوو که دوی ځانونه ته مسلمانان وای هم هم دای شعار ده او که غربیان دي هغه هم وای موږ په اسلامي نړۍ کې منځلار اسلام غواړو هغه دا نه وایي چې موږ په اسلامي نړۍ کې يهودیت غواړو غربیان دا نه وایي چې موږ په اسلامي نړۍ کې مسیحیت غواړو غربیان دا نه وایي چې موږ په اسلامي نړۍ کې الحاد غواړو بلکې هغه وایي موږ په اسلامي نړۍ کې منځلاري اسلام غواړو موږ په اسلامي نړۍ کې متمدن میانرو اسلام غواړو د دغه حقیقت پیژندل په تفاصیل او په شواهد باندې ځکه ضروری دي چې دا کم شي ته چې دوی منځلاري اسلام وایي کوم شي ته چې دوی میانرو اسلام وایي دا په حقیقت کې اماغه الحاد د چې دوی نوم نه اخلي دا په حقیقت کې اماغه سیکولریزم د چې دوی نوم په دې نامه نه یادوي دا په حقیقت کې اماغه د مسیحیت او د يهودیت اهداف ته تحقق ورکول دي په اسلامي نړۍ کې چې دوی په پوخلی شکل باندې وایي ځکه که دوی وایي چې موږ دلته يهودیت غواړو نو مسلمانان عکس العمل ښيي که دوی وایي چې موږ د مسیحیت لپاره دعوت کوو نو مسلمانان عکس العمل ښيي که دوی ووایي چې موږ دلته الحاد عملی کوو یا د خلکو ذهنونو د خلکو له ذهنونو نه اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت قران اسلامی مفاهیم اسلامی عقیده او باسو خلکو په دې باندې سرونه ورکړي د دې لپاره قرباني ورکړي د دې لپاره په میلیونونو ککرۍ د الله په لار کې پرې شوی دی د اسلام د شرونه تر اوسه پورې نو خلک عکس العمل خي د دې لپاره چې غرب خپل مقاصد خپل اهداف په یو پوخلی شکل باندې په داسې یو شکل باندې چې حساسیتونه نه راپاري په داسې شکل باندې چې د دوی په مقابل کې خلک جبهګیری ته نه هڅوي دغه مفاهیم خلکو ته وړاندې کی او هغه خلک چې باید دوی په خپله دوی په خپله ووهي وډبوي یک نقطه مهم قابل توجه است اینها در مقابل از این که یک پدیده را به نام اسلام معتدل معرفی میکنن و یک گروهی از مردم را به نام مسلمان های معتدل معرفی میکنن و کوشش ها و فعالیت های همگیر را بران تا پدیده اسلام معتدل را که ساخته و بافته دست خودشان است او را در کشورهای اسلامی عملی کنه در مقابل اونهایی که در مقابل اینها استادگی میکنن از اسلام اصیل دفاع میکنن در راه دفاع از توحید و عقیده اسلام به قربانی ها حاضر میشن باید در کوبیدن این مردمایی که در مقابل غربی ها استاد میشن غربی ها باید تنها نباشن ها را با خود یکجا کنن مسلمان ها را با خود یکجا کنن و باشندگان سرزمین های اسلامی را در راه کوبیدن مجاهدین با خود یکجا کنن اینها چه کار را میکنن کوشش میکنن که گروه بزرگ از باشندگان سرزمین های اسلامی را با خود یکجا کنن و بگوین که شما مسلمان های معتدل هستین و اینهایی که علیه ما می جنگن اینهایی که در مقابل نظام هایی که ما بر مردم مسلط کرده ایم قیام میکنن اینها در حقیقت دشمن شما هستن طوری که دشمن ما هستند دشمن شما هم هستن و به خاطر ازی. که باشندگان کشورهای اسلامی را در راه دشمنی با این مردم مجاهد با این مقاومین با اونهایی که از عقیده و توحید دفاع میکنن با خود یکجاه کرده باشند باید به طور مسلسل مسلسل مسلسل تلقین بتن تلقین بتن توجیه کنن نشرات و تبلیغات داشته باشند تا اونها را به این وادار و معتقد بسازن که مجاهدین و اونهایی که از اسلام دفاع میکنن واقعا اونها دشمنی نظام ها و ملت های مسلمان هستند و دشمن کشورهای مسلمان هستند و طوری که غربی ها با اینها مقابله میکنن ما هم باید با اینها مقابله بکنیم دا ورونو هغه اصلي هدف دی چې غرب نه غواړي د مسلمانانو په ټاکولو کې دوی یا د دوی مصارف ټول مصارف د دوی وشي یا د دوی ورکستومانه شي بلکې په یو چل یو هنر په د یو ستراتیژي په نتیجه کې داسې یو ترتیب جوړ کړی چې د مسلمان مسلمانان بیرته دی وډل نور مسلمانانو په لاس وتړي وی وهي وی وجني تجرید کی د فقر سره مخ کی د فشارونو لاندې راولي ادا په هغه وخت کې کېدلی شي چې دوی ته یو لقب او نوم ورکړي او هغوی ته بل لقب او نوم ورکړي او بیا دا تبلیغات دومره ډیر وکوي دومره ډیر وکوي چې یو لوی برخه مسلمانان د تبلیغات او د ذهني قناعت په نتیجه کې د ته آماده کې چې باید د حقيقي مسلمانانو په مقابل کې هم دوی د غربیانو ترڅنګ ودرېږي لکه دا اوس چې ولاړ دي ترڅو حقيقي اسلام لمنځه یوسي ورونو مخکې تر دې چې په دې باندې خبره وکړو چې دغه منځلاره اسلام څه شی ده چا ایجاد کړ څنګه ایجاد شو د دې لپاره ضرورتونه څه شی وو تاریخچه یې څه شی ده او نور تفصيلات د تاسو په خدمت کې ما د درس په شروع کې یو دوه آیتونه تلاوت کړل مختصر یو غدري ټکی د دې آیتونو پرانا کې تاسو خدمت کې عرض کوم رب العالمین د کافرانو یو آرمان خي د کافرانو یو امید یو آرمان د هغه یو ارزو د هغه یو ستر هدف چې دوی د غل لپاره ډیر په هڅه کې دي ډیر کوشش کوي ورته ډیر مصارف ورته کوي هغه بیانوي رب العالمین فرمای ودو دا کافران دوست ګڼي دای خوخي په دې باندې راضي کیږي په دې زړه یخیږي لو تکفرون که تاسې هم کافر شئ کما کفرو لکه څنګه چې دوی کافران شوي دي کفار ایره دوست دارن ایره خوش دارن در تلاش ازی هستند که اگر شما هم کافر شوین راه کفر را اختیار کنین مفاهیم کفری را در اذهان و قلوب خود جا بتین زندگی خود را بر میارهای کفری استوار بسازین کما کفرو طوری که آنها کافر شدند امو میارهای را بر زندگی خود انتخاب کنین امو شیوه زندگی را بر خود بگیرین امو مفاهیمی را از خود کنین که اینها بر خود او را انتخاب کردن نتیجه چی میشه؟ فتکونون سوا پس شما و آنها هر دو یکسان میشوید اینها امی دشمنی را که با مسلمان ها دارن امی جنگ های طولانی و پی در پی را از بد و اسلام تا به امروز که برا انداختن اگر او جنگ های زمانه رسول الله صلی الله علیه سلم است اگر جنگ های زمانه خلفای راشدین است چون غزوه یرموک اگر جنگ های صلیبی است اگر جنگ های استعماری است اگر جنگ های تحمیل دموکراسی بر ملت هاست امروز همه را به این خاطر میکنن تا مسلمان ها را چون خودشان کافر بسازند یهود و نصارا هرگز از تو راضی نمی شوند تا آن که پیروی از آنها بکن تر هغه پورې يهود او نصارا لته ناراضي کیږي ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم تر څو چې د دوی د لارې پیروي ونه کړي په دې آیت شریف کې یا د آیت په دغه ټوټه کې چې ما تاسو په خدمت کې عرض کړ فقط په دوو کلمو باندې زه لږ ترکیز کوم اوله کلمه په دې کې ده هغه د د لن کلمه لن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى د لن په باره کې تاسو الحمدلله علما یاست او د عربي ژبې د قواعد او د ګرامر او د عربي ژبې د الفاظ او د غي د معنی او افادات سره بلد یاست دا در معلومیږي چې لن په خپل ځان کې درې مفهومه یا درې معناوې لري اوله معنا ده پکې د نفي لن در خود سه معنای را نهفته داره معنای اولیش است نفی نه قبول نکردن امتناع لن اوله معنا په دې کې د نفی پرته ده نفی نه دویمه معنا په دې کې ده د تأکید په یقیني ډول باندې شک او شبهه ورکې نشته که څه هم چې لا هم په عربی کې د نفي معنا ورکوي د نفي لپاره راځي لا خو د لا په کلمه کې تأکید نشته یوازې نفي ورکې ده نو ځکه خو رب العالمین د لا په ځای باندې دلته لن راوړی ده دویمه معنا ورکې د تأکید پرته ده او دریمه معنا په دې کې ده د تأبید تأبید معنا ابدا تل تر تله د ټول وخت لپاره داس یو فرصت په منځ کې نه راځي چې هغه د خالیګاوي یا د دغه حکم نه هغه مستثنا وي ولن ترضى هیڅ کله به راضي نه شي په هیڅ وخت کې به راضي نه شي هرگز به راضي نه شي لتانه اليهود ولا النصارى نه يهودان او نه نصرانيان حتى تتبع ملتهم تر دې چې ته پیروي ونه کوي د دوی د ملت تر څو چې ته پیروي ونه کوي د دوی د ملت یعنی ترڅو چې ته په یو بیل لار باندې روان یې ترڅو چې د تا نهج بیل وي طریقه دی بیل وي دین دی بیل وي شریعت دی بیل وي احکام دی بیل وي نظام دی بیل وي د ژوند بڼه دی بیل وي د ژوند لپاره د معیارونه بیل وي مفاهیم دی بیل وي اهداف او مقاصد دی بیل وي دا جګړه به د تا په خلاف روانه وي دا نه درېږي او دا به درېږي څه وخت حتی تتبع ملتهم تر هغه به دا جګړه روانه وي روانه وي روانه وي په دې کې به توقف نه وي تر څو چې ته د دوی د ملت پیروي ونه کوي چې کله د ملت پیروي ورته وکوله وخت کې ملت اینها را پذیرفتی وقتی که رای اینها را قبول کردی وقتی که به معیارهای اینها راضی شدی وقتی که طریقه و شیوه را که برای زندگی خود انتخاب کردن او را قبول کردی باز جنگ متوقف میشه تا وقتی که امی اهداف آنها برآورده نشده باشه جنگ را به شکل حتمی به شکل یقینی و به شکل مستمر ادامه میدن یک کلمه دیگری که خدمت شما عرض کردم که بالای از او میخوام یک کمی ترکیز بکنم او کلمه ملت است ملت الله تبارک و تعالی در این آیت کریمه ایتو نفرموده که حتی تتبع دینهم تا که دین اینها را قبول کنید این اعجاز قرآن است که الله در اینجا دین را نگفته ملت را گفته حالا فرق بین دین و ملت چی است دین در اصطلاح عمومیش تقریبا گرچه دین معانی متعدد داره اما در اصطلاح و اطلاق عمومیش عبارت است از اما شیوه عبادت و طریقه گذرانیدن و اکثر در امور غیبی و تعبدی و دینی بر او اطلاق میشه در اصطلاح مردم اگر الله میگفت که حتی تتبع دینهم تا او وقتی که تو دین اینها را قبول نکنی جنگ بر علیه شما بر علیه تو ادامه یابه شاید یک کسی میگفت امروز که یهودی ها خو یهودیت خود را اون ترک کردن سکولر شدن تورات را خودشان قبول ندارن تلمود را خودشان قبول ندارن خودشان بر خود دموکراسی میخواه یک گروهشان متدین هستند اما یک گروهشان صهیونیست هستند صهیونیست ها اصلا یهودیت را به معنای صحیحش قبول ندارند خودشان اونها مردم های بیدین هستند مردم های نشنلیست هستند مردم های مادیگرا هستند و خود حرکت سهیونزم گرچه ریشه های دینی داره اما در حقیقت یک, یک حرکت قومی و یک حرکت ملت گرایی است خب شاید کسی گفتن که یهودی ها یهودیت خود رو ترک کردن دیگه شما رو چی به یهودیت دعوت کنن یا شاید این اعتراض وارد میشد که نصرانی ها نصرانیت خود را ترک کردن من چند وقت پیش در یک کتاب خواندم که در یکی از پوهنهای برطانیا یک سروی انجام داده شده بود دو سروی از محصلین پرسیده شده بود که کیها نصرانی هستند و گرایششان به دین نصرانیت در کدام درجه است در کدام مرتبه است 97 فیصدشان گفته بودند که ما را به این چیزا غرض نیست مسیحیت است نصرانیت است یهودیت است اسلام است این چیزا را شنیدیم اما کدام التزامی را به او نداریم آه میشه یگان وقت میریم خود را منصوب میسازیم لیکن امو التزامات را که امی دین از ما میخواه او را ما به جا نمیار څه شي چې لمنګ نه د مسیحیت غواړي دغه باره کې موږ به حساب نه ګرځول دې څه کې نه یو موږ بس موږ انسانان یو خروج کو ژوند کو عايش کو یا دو فیصد یا یو فیصد دا ویلی و چې هو من مسیحیان یو خو کله کله داسې احساس او شعور په منکه پیدا کیږي چې باید کلیسا ته لاړ شو باید منګه هغه خپل دینی التزامات په ځای کو د یو او د نیم فیصد ترمنځ خلکو دا ویلی و چې هو من په ټوله معنا باندې مسیحیان یو من انجیل ته معتقد یو او هغه دینی التزامات چې د مسیحیت دین لمنګ غواړي هغه موږ په ځای کوو نو هغه په خپل مسیحیت نن په دغه درجه کې مني اې دې معنا دا ده چې هغه خپل مسیحیت نه مني نو مسلمانان به څه دعوت کې ورته بیا به اعتراض وارد دی چې ګوري تاسو وایي چې دا مسیحیان تاسو مسیحیت ته بولی او يهوديان تاسو يهودیت ته بولی دوی خپل نه مني نو تاسو به څه ورو بولی دې ځکه د قران اعجاز ښکاری چې قران د دین په ځای باندې ملت استفاده کړی دی حتی تتبع ملتهم تر هغه به دوی ناراضي کیږي درنه ترڅو د دې د ملت پیروي ونه کوي دا د ملت په ټکی پسې ما کتابونه وکتل قاموسونه مې ورپسې وکتل ډکشنریان مې دا مې ورپسې وکتلې د شرع کتابونه مې ورپسې وکتل د لغت کتابونه مې ورپسې وکتل علماو چې په دې باره کې خبرې کړې د ټولو تقریبا په دې معنا باندې اجماع کړې و چې ملت د ژوند تیرولو تګلارې ته وایي هغه طریقې ته چې دوی ژوند ور باندې تیروي ملت وسیوه و طریقه و نهج رمیگه که زندگی خود را برو طبق از او میگذرانه خب بیاین آل ببینیم واقعیت را که چی است امروز اینها ما را به مسیحیت دعوت میکنن نه به مسیحیت دعوت نمیکنن چون اینها خودشان باور به مسیحیت چندان ندارن اینها امروز بر خود شیوه زندگی را دموکراسی انتخاب کردن چی انتخاب کردن دموکراسی خودشان هم معتقد به دموکراسی هستند دفاع را هم از دموکراسی میکنند لشکرها را هم برای دفاع از دموکراسی مسلح میسازند تاخت و تازشان هم برای تحمیل دموکراسی بر ملت هاست به چی دعوت میکنن اینها ما رو به ملت خود دعوت میکنن به او طریقه که برای خود انتخاب کردن به او مفاهیمی که خودشان به او راضی هستند به او مفاهیمی که هرگز سر از او با کسی سازش نمیکنن امروز اگر در امریکا کسی یهودیت را قبول نداره هیچ مشکل نیست نداشته باشه میگرده امروز اگر در امریکا در بریتانیا حتی در اسرائیل کسی یهودیت را قبول نداشته باشه هیچ مشکلی نیست کسی مسیحیت را قبول نداشته باشه هیچ مشکلی نیست اما اگر دموکراسی را قبول نداشته باشه بر یک روز در اونجا اجازه زندگی را نداره یک روز را در اونجا بگذرانه حتما باید دموکراسی را بپذیرد. حتما از دموکراسی باید پیروی بکنه حتما مفاهیم دموکراسی را باید قبول بکنه حتما باید در برابر دموکراسی قرار نگیره اعتراض عليه ديمقراطي من حيث يك فكر من حيث يك دين من حيث يك نهج فکری و عملی نداشته باشه اگر داشته باشه از اونجا اخراج میشه امروز مقدسترین و مهمترین و با ارزشترین ارزش را که در زندگی خود دارن او دموکراسی است و اینها ما را به چی دعوت میکنن امروز به دموکراسی دعوت میکنن بناهن ملت اینها چی است امروز دموکراسی است دیروز ملتشان یهودیت بود دیروز ملتشان مسیحیت بود ما را به مسیحیت و یهودیت آشکار دعوت میکردن امروز که خودشان هم از اون منصرف شدن یک ملت دیگر را برای خود انتخاب کردن ما را هم به ملت نوین خود دعوت میکنن حتی تتبع ملتهم در روشنی همین شرحی که خدمت شما عرض کردم جنگ با مسلمان ها امروز و در فردا تا او وقت در جریان در جریان می باشه و جریانش استمرارش حتمی می باشه که مسلمان ها دموکراسی را قبول نکرده اگر ما دموکراسی را قبول کنیم مفاهیم پلورالیزم را قبول کنیم که قران کې دا وایي چې تا د دوی دین نه وای منلی نو بیا به یې چا ویلې چې دوی خو خپله خپل دین نه مني نو په ما به یې څه ومني خو ملت چې وایي د ژوند تېرولو طریقې ته ملت وایي هغې لارې ته چې خلک ورباندې ځي راځي په عربۍ کې وایي طریق ممل هغه لاره چې ډېره تلل راتلل ورباندې شوي دي ډېر تلل راتلل ورباندې شوي هغې لارې ته ممل وایي د ملت د لفظ اشتقاق هم د دې نه شوی دی هغه لار چې خلک ډیر ور باندې زی راځي نن تر ټولو ډیر خلک په دنیا کې په څه شي معتقد دي په دیموکراسي او په دغه مفاهیم باندې چې د فرانسې د انقلاب نه را دي خواته په غرب کې راځي شوی دي او خلکو باندې کله د تبلیغ او د دعوت او د تشویق په نتیجه کې مني او کله هم توپ ټانک تیارې سټلایټ بم کشتۍ فشارونو اقتصادي بندیزونو په نتیجه کې په ولسونو په ملتونو باندې تحمیلوي او مني ور باندې په دیموکراسي ومني کنه تاسو سره جنگ یا بل من سره کېږي یا بل دښمن سره منځنۍ لار به خپل کېږي نه په بل آیت شریف کې رب العالمین فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون هميشه بوي دوي علماء وايي چې په دې لفظ کې تجدد استمراري ده تجدد استمراري دې ته وايي چې یو کار به وي مستمر همیشه به وي روان خو په هغه کې به نوې نوې شکلونه راځي تجدد به په هغه کې راځي نوې والی به راځي د جنگ او د جګړې شکل به بدلیږي کله به د توري جنگ وي کله به بیا د توپو د ټانګ جنگ وي کله به د اقتصاد جنگ وي کله به د مفاهیمو جنگ وي کله به د میډیا او د تلویزیون او د اخبارو د مجلې او د انټرنیټ له لارې نه جنگ وي کله به بیا دوباره بیا د بمبار او د تیارې او د بي 250 لارې جنگ وي کله به د جواسیس لارې جنگ وي کله به د کودتاګانو د راپورته کولو او په لار اچولو لارې نه جنگ وي دا جنگ به خپل شکل بدلی توقف به نه کوي تجدد استمراری هم دی ته وایي ولا یزالون دا د لا یزالون ټکی په عربی کې د بلاغت د نگاه هم دغه معنی افاده کوي چې په دې کې به استمرار وي تجدد استمراری به وي په دې کې ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به وي دوی چې له تاسو سره به جګړه کوي جګړه به کوي دلته د مقاتله لفظ راغلی یقتلونکم نه ده یقاتلونکم دا د مقاتله باب په خپل د استمرار معنا په ځان کې لري د استمرار معنا د دوام معنا په ځان کې لري ولا یزالون یقاتلونکم همیشه به وي دوی چې د تاسو په خلاف به جګړه کوي خو دا جګړه به بدلیږي را بدلیږي شکل به بدلیږي او دا به روانه وي روانه وي روانه وي یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم تر هغه به دا روانه وي روانه به وي او په دې به ټینګار کیږي په دې لار کې به وینې تویږي حتی يردوکم عن دینکم تر هغه چې تاسو مرتد کی واړوي تاسو د تاسو له دین نه یعنی تر څو چې له اسلام نه یاست اړول دوی بل د جګړې لاس نه حتی يردوکم عن دینکم ان استطاعوا کچیر دوی دا کار وکولای شي او به نه کولای شي نو د کافرانو او یو لوی ارزو ما د تاسو خدمت کې د آیاتونو په رڼا کې عرض کړه هغه دا ده چې ودو لو تکفرون کما کفرو دوی دا ډیر دوست غني چې کاش کې تاسو هم کافران شئ لکه دا دوی چې کافران دي نن دوی لمنګ نه څه غواړي وي د منګ سره یو ډول معیارونه غوړه کوي د منګ سره یو ډول نظامونه جوړ کوي څنګه دیموکراسي چې په غرب کې ده داسې په شرق کې هم راولي څنګه ازادي او د بشر حقوق چې په هلته دي دلته تاسې هم راولي او په کوم معیارونو باندې چې موږ هلته خلک سره راټول کړي په همغو معیارونو باندې تاسې هم راټول شئ وایي راځئ چې مساوات راولو په خپلو منځو کې د انسانانو ترمنځ مساوات راولو دا د غربیانو دعوه ده او دا په ظاهره باندې ډېر یو ښکلی عبارت دی مساوات راولو د مساوات وایي د مساوات وایي په هغه وخت کې راځي چې کله د انسانانو ترمنځ د تفاضل یا د برتری عوامل لمنځه لاړ شي مساوات په څه وخت راځي چې کله د اختلاف او د برتری عوامل لمنځه لاړ شي او ترڅو چې د برتری عوامل موجود وي تل ما سره ځان مساوي غني یا زه تاسو سره ځان مساوي غنم چې په ما کې د برتری د تفاضل عوامل موجود وي راکې مثلا الحمدلله زه مسلمان یم او بیا اسلام ما ته وایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو به تر ټولو لوړ خلک یاست که تاسو رښتینی مؤمنان یاست نو قران خو زه تر ټولو لوړ وګڼلم زه به ولې ځان د هندو سره برابروم زه به ولې ځان د مسیحي سره برابروم هغه چې د غوا عبادت کوي هغه چې د غوا په میتیازو باندې خپل ځان لمبي زه به ولې د یهودي سره ځان برابروم زه به ولې د نصراني سره ځان برابروم زه به ولې د یو ملحد سره ځان برابروم زه به ولې د یو بت پرست سره ځان برابروم چې دین نه راته وایي دی کافر دی دی به جهنم ته ځي او دا راته وایي چې که ته هم د دې لارې نه وګرځې د ته به هم جهنم ته ځي یهودیان بیا وایي چې نحن ابناء الله و احباؤه موږ خو د الله زامن یو د الله دوستان یا ځان ته شعب الله المختار وایي د الله غوره نسل د الله غوره ولس وایي موږ مسیحیان بیا وایي د موږ کار خو پوره ده شوی ده ځکه چې الله تعالی نعوذ بالله نعوذ بالله وای خپل زوی د منګه د ګناهونو په بدل کې قرباني کړی ده چې د قیامت پر ورځ څونه ګناهونه د انسانانو نه صادرېږي د دې وی کفاره مخکې له مخکې په اډوانس کې ادا شوې ده د کفارې عقیده په مسیحیت کې هم دغه ده کنه وای الله تعالی خپل یوازینی زوی نعوذ بالله د دې کفر نه دی الله موږ وساتي الله تعالی خپل یوازینی زوی عیسی علی السلام د دې لپاره قرباني کړ د دې لپاره په دار وخیژاو چې د آدم علی السلام د اولاده د ګناهونو کفاره ادا کړي معنا دا چې د انسانانو چا څه ګناهونه مخکې کړي یا څه د قیامت تر ورځې پورې کوي دا ټول په اډوانس کې بخل شوی دي نو د عیش کوي چې څه غواړي دا نن چې اروپایان امریکایان دا پرون چې امریکایان اروپایان دا راتلل او دلته ولسونه نیول دلته خاورې تسخیرولې دلته استعماري جګړې په کار اچولې دلته سلبي جګړې په کار اچولې د کفارې د عقیدې په دې کې مهم رول و ځکه خو دوی هیڅ د ګناه احساس نه کاوه دوی د موږ ګناه مخکې نه بخښل شوې ده ليس علينا في الاميين سبيل د دې خلکو په باره کې په موږ هیڅ لار سپاره نه ده وهیم سر تعالی سر روا او مال تعالی ځکه خو راتلل دا نن چې راځي او دلته په لکونو انسانان وژني کلی له صفحه هستی نه لري کوي بمونه په بندرا غورځوي هیڅ نه د شرم احساس کوي نه د خجالت احساس کوي دا خو د انجیل تعلیمات دي دوی چې وایي د تاسو ګناهونه مخکې د بخښل شوي د کفاري عقیده هم دغه تاسو انجیل راوګورئ په انجیل کې د کفاري عقیده وګورئ یو ښه مختصر غونې کتاب دی یو عالم لیکلی په نامه دی مسیحیت چیست عربی کې مشته ما هي المسیحیه په انګریزي کې لیکلی دی شروع نه واټ از د کریسټانیټي مسیحیت څه شي هغه کې به د کفاري عقیده وګوري او بیا دغه د کفاري عقیده ته د سیاسي جریاناتو سره رابط ورکړي مشکل په خپل حلېږي چې دوی ولې بې غمه بې خاره په ډاډه زړه بې د احساس د خجالت او د شرم ناراضي هوادونه نیسی خلک وژني زندانونه ډکوي مالونه لوټي زور ظلم په خلکو باندې روا غني ولی دا ګناه ده نه د من ګناه خو مخکې مخکې نه بخل شوی ده نو کار شوی ده کفاره ده شوی ده نو د نن دیموکراتان بیا وایي وایي راځي چې سره مساوي شو د مساوات لپاره وایي بیا څه پکار دي د تفاضل د عواملو نه ځان خلاصول متوجه یاستئ که که وایي دا د تفاضل عوامل راځي چې وګورو دا څه شی دي وایي دا چې ګورو ورته اکثره دا د تفاضل عوامل دا دي دینونه او اعتقادات او په غیب او مقدسات باندې باورمندي ځکه چې اسلام ته مسلمان ته اسلام وای ته غوري يهودي ته يهوديت وای ته غوري مسيحي ته مسيحيت وای ته غوري بل بل هندو ته هندويزم وای ته غوري وای راځي چې د دې لپاره چې د انسانانو ترمنځ مساوات راغلي اڅو خپل دین پریږدي مسلمان د اسلام پریږدي يهودي د يهوديت پریږدي هندو د هندويزم پریږدي او د بل دین بت پرست خپل د بتانو عبادت پریږدي نو په دې کې به سره مساوي شو بیا به راټولېږو په څه شي باندې وي په انساني ارزښتونو باندې انسان ته په انګریزي کې هیومن وای هیومنزم په انساني ارزښتونو براتول انساني ارزښتونه څه معنی وې دا معنی چې تا دوه سترګې دي د مام دوه سترګې دي چې ته محترم او مقدس یې زم محترم او مقدس یې ته په دوه پښو باندې زی زم په دوه پښو باندې زم چې ته مقدس یې زم مقدس یې چې ته محترم یې زم محترم یې ته واخه نه خوري ډوډۍ خوري زم هم دغه کوم چې ته په حق یې نو زم په حق یم د ما او د تا ترمنځ د اختلاف عوامل نور نشته زه چې دا د تا شکل ته ګورم باډۍ ته دې ګورم او خپل ته ګورم دواړه یو شی یو شی دواړه نو چې ته ما غوندې یو زه تا غوندې یم چې ته پر حق یې نو زه ولې پر حق نه خو زم پر حق یم وای په انساني ارزښتونو باندې راټولېږو دا کوم شته چې نن انسانیت انسانیت دوی وایي ارزش ها انسانی تنها ارزش ها ارزش است که ما را با هم مساوی سازه از چنین ادبیات استفاده میکنه این که مردم از حقیقت ارزش ها انسانی بیخبر هستند تا حد اونها در فریب در دام فریبشان میفتند ارزش ها انسانی یا انسانیت یا هومانیزم با اون مفهومی که سکولرها دارند تماما معنای الحاد را دارد امی مفاهیم را دیروز الحاد میگفتند امروز ایره هیومنیزم میگن نو دوی وایي چې راځي چې سره یو ډول شو اخلاق هم سره یو شي د ژوند لاره چارم سره یو شي نظامونه او د نظامونو د جوړولو لارې چارې سره یو شي زه چې په کومه طریقه باندې حکومت او نظام جوړوم ته هم هغه څه جوړ کړه دا چا درته ویلي دي چې بیعت ده او دا چا درته ویلي دي چې اهل حل او عقد ده او دا چا درته ویلي دي چې امام دې د تل د پاره وي نه دا څه شي چې زه وایم تاسو تم وکړه دا چا درته ویل دي چې د یو نس یا د یو حدیث او یو آیت هغه د ته مرجع او مصدر وګڼي او بیا د هغه په خپل ژوند باندې د تل لپاره لګوي نه د هوا او هوس پیروي وکړه چې خلک څه غواړي اکثریت څه غواړي مغه تم غواړه کنه اکثریت چې بچا راضي شو مغه صحیح ولی وې ځکه د ما ولسم دغه سې کوي تر خپل ولس نه فیصله د اکثریت په بنیاد باندې وغواړه د دلیل په بنیاد مغه غواړه دلیل ته ارزښت مور کوه ځکه دا غیبی شیان او نن دې نه ده چې انسانان دي په غیبي شیانو باندې په پټو سترګو باندې عقیده ولري نن وای دنیا د علم دنیا ده د تجربې دنیا ده هر شي ته چې علم او لابراتوار صحیح وای هغه صحیح او چې څه ته علم او لابراتوار او فرموله ورته صحیح نه وای هغه خرافات دي انسان وای نور خپل عقلي بلوغ ته رسیدلی دې ته ضرورت نه لري چې دا پیغمبر ده او دا الٰه ده او دا آسماني شریعت ده دا شان وي د داسې وخت چې انسان د تیږې په د ډبرې په زمانه کې اوسېده وقتی که انسان در عصر حجر زیست میکرد به چیزا ضرورت داشت به اعظم اینها او وقت به, به پیامبر هم ضرورت داشت به کتاب آسمانی هم ضرورت داشت به یک توجیه معنوی هم از یک جهت ضرورت داشت امروز که انسان به بلوغ عقلی خود رسیده امروز که انسان فضا را تسخیر کرده امروز که انسان به مریخ و مشتری میره امروز که انسان به اعماق بحر پایین میشه امروز که هوا را تسخیر میکنه امروز که بارش های مصنوعی را کرده میتونه اصلا به ضرورت نداره که یک جهت معنوی را رهنمایی بکنه و پابند تعلیمات معنوی باشه که حقیقت از او را رابلاتار و فرموله ساینسی تصدیق نمیکنه نو دوی وایي نن موږ ته راځي چې یو ډول شو ودو لو تکفرون کما کفر دوی ډېر دوست ګڼي چې تاسو هم کافر شئ لکه دا دوی چې کافر دي په هر څه کې په هر څه کې خپل معیارونه موږ باندې تپي په هر څه اوس ویلا بل نه خراب کې شروع کړي ګلوبلایزیشن ګلوبلایزیشن ګلوب نړۍ ته وایي کورې ته ګلوبل نړیوال ګلوبلایزیشن نړیوالتوب هغه مفاهیم چې دوی ور باندې قانع دي هغه نظریات چې دوی د خپل ځان لپاره خپل کړي دي هغه معیارونه چې دوی خپل نظامونه ور باندې درولي هغه بنسټونه چې دوی خپل نظامونه ور باندې درولي او هغه معیارونه چې دوی د خپل صحت او سقم د نظریاتو د صحت او د د غلطۍ لپاره اختیار کړی دي امغه ته نوم ورکړی نړیوالتوب وای په ټوله نړۍ کې د امدغه مقرر شي ټوله نړۍ د امدغه ومني د دې په مقابل کې که دین معنی ګرځي دین د صرف نه دین نه د خلک صرف نظر شي که ټولنه معنی ګرځي د ټولنې باید د تبدیلی علاج وشي او که رواجونه او محلي او اقلیمي پندارونه او د هغه ځای ذهني قناعتونه معنی ګرځي دا ټول د وید قربان شي د څه په لاره کې د ګلوبلایزیشن په لاره د نړیوالتوب په لاره کې د جهاني شدن په لاره په دې معنی چې مسلمانان د اسلام نه تیر شي نور دینونو ولادین ټول تیر شي بس دا موږ چې څه شي ورکړي دي موږ نهایت التاریخ یو انساني تاریخ نور په منګه ختم ده بس د موږ معیارونه به قیامت پر ورځ پورې چلیږي په دې باره کې دوی یو مشهور کتاب هم لیکلی نهایت التاریخ یا د تاریخ پای نو دوی غواړي چې مسلمانان د خپل ځان غوندې په هر څه کې د خپل ځان غوندې کړي او همدغه د قرآن کریم د دې آیتونو ترجمه ده او همدغه مصداقونه او همدغه هغه فحوا او مقصد دی چې الله تعالی فرمایي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء نو بیا یو شی شی دواړه یو شی شي دوی لمنګ نن څه شي غواړي زه به ځینې تعریفونه د تاسو مخکې زه اوس وړاندې کوم چې د اسلام لپاره کوم تعریف لري هغه کې کټ مټ همدغه معنا کوي دی چې موږ هغه اسلام غواړو چې د نور نړۍ سره په یو ډول معیارونو باندې وچلیږي ما تاسو ته کتابونه راوړي په دې کتابونو کې به د دې د حواله جاتو سره مثالونه درته وړاندې کوم چې دوی کوم ډول اسلام د مسلمانانو لپاره غواړي نو دغه څو ټکي د توطیه او د مقدمې په تور باندې که څه هم لګونه تولانی شو تاسو خدمت کې عرض کوم زه چې ترڅو په دې ټکو باندې نه یو پوه شوی تر هغه پورې موږ د بنسټګر اسلام او د د منځلار اسلام یا د اسلام میانرو او اسلام بنیادګرا یا د رادیکال اسلام او د ماډریټ اسلام په معنا باندې سره سم نه پیږو یو ور یو څو شیان د خپل دیدګانه د قرآني دیدګانه د اسلامي دیدګانه په ذهن کې کېږدو بیا وروسته به دغه په رڼا کې د شیان محاکمه کوو او دې ته بیا دې باندې بیا حکم صادرو چې کم صحیح دي او کم ناصحیح دي تا وقتی که ما معیارهای خود را نفهمیده باشیم تا وقتی که ما ارزشهای خود را نفهمیده باشیم تا وقتی که ما حکم اسلام را بر اشیا و اشخاص مطابق مراد شرع نفهمیده باشیم ما بر اشیا و اشخاص حکم سالم و درست را کرده نمیتونیم اوس راځي یو بل موضوع ته چې د مسلمانانو او د کافرانو ترمنځ د تعامل اساس او بنسټ هغه دوستی ده او که دښمنی ده بیان به که بفهمیم که بنیاد بنیاد تعامل بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها یعنی کافران دوستی است یا دشمنی است به این معنا که مسلمان باید با کفار در همزیستی مسالمت آمیز زندگی بکنه یا در دشمنی مستمر باشه یا کم از کم برحضر باشه از اینکه اونها بالاش حمله ور نشون دوی څه وکړه چې کردنی مردم اذ قالوا لقومهم په هغه وخت کې چې دوی وویلې خپل قوم هغه کافر قوم ته وویل څه ورته وویلې انا براء منکم بشک من ان په دې کې بیا تشدید د تاکید په معنا ده په یقیني ډول منګه نحنو یې هم ویلی شو خو نحنو یې ونه ویلی ځکه په نحنو کې هغه تأکید نشته چې په انا کې ده انا بېشکه منګه براء بیزار یو منکم لتاسنا لتاسنا من بیزار یو د بیزاری اعلان ده ای قومه ای کافر قومه د منګ او د تاسو ترمنځ هیڅ ډول رشته نشته ده پرته له هغو رشتو چې وروسته به ذکر کیږي هیچ رشته میان ما و شما نیست جز رشته هایی که بعد ذکر میشه در تعقیب آید د تاسو سره د منګه بیزاری ده هیڅ تړاو در سره نه لرو نه په دیموکراسي کې در سره یو نه په ګلوبلایزیشن کې در سره یو نه په قوانینو کې در سره یو نه په اخلاقو کې در سره یو نه په نظام کې در سره یو نه په لباس کې در سره یو نه په ادبیاتو کې در سره یو نه په تنظیمونو کې در سره یو نه په نړیوالو مواقفو کې در سره یو نه په ملل متحد کې در سره یو نه په امنیت شورا کې در سره یو که څوک د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په لار زی او هغه خپل پیشوا غني نو هغه خوای چې انا براء منکم منګه بیزار یو لتاسنه ومما تعبدون او د تاسو له عقاید نن بیزار یو د تاسو له الهه نن بیزار یو د تاسو له قوانینو نن بیزار یو د تاسو له مقدسات نن بیزار یو د تاسو له معنوي ارزښتونو نه هم بیزار یو من دون الله هغه چې تاسو عبادت کوئ پرته د الله نه د الله نه پرته چې تاسو د څه عبادت کوئ کاغه هر شی کاغه اکثریت ده کاغه وضعي قوانین دي کاغه حقوق بشر ده چې تاسو تعین کړی دي هغه چې د کفر ازادي پکې ده هغه چې د دین د بدلولو صراحت پکې ده ورسته به تاسو ته د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه ماده ول ولمه د تاسو ته راوړې ده چې د بشر د حقوقو نړیوال میثاق څنګه مسلمان ته د کافر کېدلو اجازه ده اجازه ورکړي به مؤاخذه اجازه چې هیڅوک باید محاسبه ورسره ونه کول شي من دون الله پرته د الله نه اوس ابراهيم عليه الصلاه والسلام یوازې د بیزاری اعلان نه کوي بلکې د اعلان نورم ټینګار بار بار ټینګار وباندې کوي کفرنا بكم په تاسو باندې موږ کافر شوی یو کافر هستیم بر شما هیچ چیز از شما را قبول نداریم قرآن کریم در اینجا تعبیر کفر را استفاده میکنه نمیگه که نخالفکم با شما مخالفت داریم چون کلمه کفر که کدام نفرت را در خود داره کدام قباحت را در خود داره او در کلمه عدم موافقه و در کلمه اختلاف نیست کفرنا بكم کفر کرده این بر شما هیچ چیز شما را قبول نداریم تأکید اول رو میبینین اعلان بیزاری است دعوای اول اعلان بیزاری است اما پیش از اعلان بیزاری انا در اونجا تأکید ان استفاده شده بعد اعلان بیزاری است بعد اعلان بیزاری از معبودهای شما بعد ابراهیم علیه صلات و السلام تأکید میکنه کفرنا بکم این تأکید بعدی است دشمنتان هستم بیزاری را از شما اعلان میکنم بر معبودانتان کافر هستم طریقه شما را قبول ندارم لیکن شما را هم نمیگذارم و بدا بیننا و بینکم العداوت جنگ و دشمنی بین ما و شما ظاهر گردید دشمنی مخفیانه هم نیست بدا ظاهر شد والبغضاء و کینه هم در مقابل شما دارم دښمني هم د ما او د تاسې اعلان شوه او کینه او کرکه هم درنه لرم دوستي نه در سره دا د دوی بین المللی دوستان دوستای بین المللی ما چنین گفتن چنان گفتن از دوستهای بین المللی خود میخواهیم ما را پشتیبانی بکنند از دوستهای بین المللی خود میخواهیم قوای خود را از افغانستان نکشند والبغضاء او دښمنی مې هم در سره ده او کرکه او کینه مې هم در سره ده دا کرکه او کینه دا داسې یو ځل او دوه ځل نه ده یک بار و دو بار و به شکل مقطعی و وقفی نیست ابدا به شکل ابدی است امی کینه ای را که در مقابل شما باید داشته باشم ابدا ابدی است این یک روزه و دو روزه و مقطعی نیست که اگر چیزی نداری به کو بالا میشم تا آن وقت عداوت ما با شما تا آن وقت بیزاری ما از شما تا آن وقت کینه دارم در مقابل شما که تنها و تنها به یک الله ایمان بیارید تر څو چې یو الله نه منلی هیڅ ډول جوړه در سره نه کوم کم تر کم په زړه کې خو به مې کینه در سره ساتم که په جګړه کې در سره نه یم اوس کافران غواړي چې دغه مفاهیم او دغه معیارونه چې قرآن موږ ته بیان کړي هغه دا کافران غواړي تاسو د ځان سره یو ډول کی خو الله مسلمانانو ته فرمایي چې تاسو د ابراهیم علی السلام پیروان یاست او دغه په ملت باندې یاست دغه مثال خو دغه شی و دغه مثال دا و چې خپل قوم ته کافر قوم ته وویلې ان براء منکم موږ د تاسو نه بیزار ومما تعبدون او د تاسو له هغه څه نه هم بیزار یو چې تاسو عبادت کوئ درنښت ورته لرئ ارزښت ورکوي ورته معنوي قداست یې پاله دینه موږ بیزار یو هغه چې پرته دی الله نه دی کفرنا بكم په تاکید باندې بیا ورته وایي چې په دې باندې موږ په تاسو باندې موږ کافر شوی یو او یواز دا نه چې کافر شو یو بس موږ په تاسو کافر شو تاسو کافر وګڼو او نور څه درته وایو نه نه وبدا بیننا وبینکم العداوه لمنګ او د تاسو ترمنځ دښمنیم شروع شو دښمنیم ظاهری ده والبغضاء او کینه هم شته ده دوستی در سره نه لرو ابدا د تل د پاره ده مقطعي وقفي هم نه ده حتى تؤمنوا بالله وحده دا به تر هغه پورې جریان لري دوام بلري چې ترڅو تاسو په یو الله باندې ایمان راوړي تر څو چې تاسو مسلمان شوي نو اوس ازیا روښانه شو کافر وایي تر هغه پورې جګړه جګړه در سره کوم حتی تتبع ملتهم حتی يردوکم عن دینکم تر څو چې تاسو له دین نه واړوي او قران وایي د تاسو لپاره ابراهیم علی السلام مثال ده د هغه په لار باندې روان شئ او تر هغه پورې له دوی سره م جوړېږئ مشترک مفاهیم ور سره م پیدا کوئ مشترک نقطې ور سره م پیدا کوئ د تفاهم لارې چارې ور سره م لټوئ حتی تؤمنو بالله وحده تر څو چې تاسو دا ورته وایي تر څو چې په یو الله ایمان نه راوړی موږ بیل ملت یو تاسو بیل ملت یې موږ بیل ارزښتونه لرو تاسو بیل ارزښتونه لرئ منګه بیل کتاب لرو تاسو بیل دین او طریقه ځان ته غوړه کړی ده منګه د بیل الله عبادت کوو تاسو د خپل خواهشاتو او د هغه څه عبادت کوئ چې په خپل هم ځان ته د اولوهیت مرتبه ته رسولي دي نو دا خو شو د منګه او د دوی ترمنځ د تعامل هغه بنسټ هغه تهداب هغه اساس چې موږ باید له کافرانو سره څه ډول تعامل ولرو او کافران له موږ نه غواړي څه څه وخت له موږ نه راضي کېږي اینها کی از ما خوش میشن کی جنگ خود را توقف میکنن کی با ما منازعه خود را ترک میکنن این نقاط روشن شد خب وقتی که وضعیت چنین است باید داسې نقطې به دوی ته تلقین کو تلقین کو تلقین کو یو نوې دین داسې ایجاد کو چې هغه ته خلک راوبولو ترڅو خلک هغه ومني هغه باور ولري هغه د خپل ځان لپاره د قانون په حیث ومني د ژوند د تګلارې په حیث ومني او د مقدس او معنوي ارزښتونو په حیث ومني خو نو چې داسې شیان په حقیقت کې چې په کفر دي او مسلمانانو باندې مني نو مسلمانان په ظاهره کفر نه مني نو بیا به څه چل کوي وای راځي دې ته به د اسلام نوم ورکو دا وشي د مودریټ اسلام معتدل اسلام د سیول دیموکراتیک اسلام متمدن دیموکراتیک اسلام اوس دغه متمدن دیموکراتیک اسلام څه شی ده د دې تاریخچه څه شی ده د چا له خوا نه دا ایجاد شو دغه متمدن اسلام یا دغه معتدل اسلام یا منځلار اسلام د چا له خوا نه ایجاد شو د دې لپاره ارزښتونه او معیارونه څوک تعینوي د دغه متمدن اسلام تعامل د حقيقي اسلام سره څه شي ده د دوستۍ تعامل ورسره لري که د دښمنۍ تعامل ورسره لري دغه متمدن اسلام یا دغه منځلاره اسلام دغه د کوم هدفونو د تر سره کولو د پاره یا د راستراولو د پاره ایجادیږي دغه متمدن اسلام د کوم اهداف او مقاصد د لپاره ایجادي دا ټول د تفصیل سره وایم د مثالونو سره او د دوی د خلې نه چې کوم الفاظ راوتل کوم تعبیرونه چې دوی کړی دي هغه درته وایم او د دغه منځلار اسلام یا د میانرو اسلام لپاره لکوم ډلو ټپلو لکوم جهتونو لکوم فکری مکاتبو لکوم اشخاصو نه استفاده کیږي برای ایجاد چنین اسلام نوین و اسلام میانه و دموکراتیک و متمدن از کدام گروه ها از کدام جهت های سیاسی و فکری از کدام مکاتب فکر و از کدامین اشخاص استفاده میگرده و برای به میان آوردن چنین اسلام از کدام مراکز تحقیقاتی و از کدام وسایل مادی و معنوی کار گرفته میشه کم مراکز د دې لپاره کار کوي ډیر به تاسو ته تعجب وي چې په افغانستان کې لوی لوی مراکز د دې لپاره کار کوي او دا به هم ډیر ډیر درته د تعجب ته کوي چې د کعبه د څنګ نه یو څوک راځي او تا ته په کابل کې د متمدن منځلار اسلام د لپاره د 100 میلیون ډالر په قیمت باندې د متمدن اسلام مرکز جوړوي چې کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمان امریکا غواړي په افغانستان کې د حقيقي اسلام په ځای میانه راو اسلام راولي تعریف به ورسته درته و چې میانه راو اسلام څه شته وایي اوس دغه میانه راو اسلام خلک د امریکایي او د يهودي له لاسه مني نه د سیکولر او د بيدین له لاسه مني نه نو باید یو څوک د کعبه له څنګ نه راشي چلتارې په سری اوږد کمیس باید اغوستی کرنسوي ډوله ګیره باید پریخي بهترین عطر باید لګولی تسبیح په لاس کې بوجي بوجي کیږي دلته راشي او په تپه مرنجان باندې د تا لپاره د متمدن دیموکراتیک اسلام مرکز جوړ کړي د سل میلیون ډالر په قیمت باندې چې افغانان افغانانو ته نوې اسلام ورده امریکا نه خلک نه اوري دغه نه نه اخلي نه مني باید داس په بل لار ورته راشي د کعبه لاره باید ورته راشي د کعبه له لارې چې راشي نو بیا به د خلکو یو څه بدګماني نه وي د خلکو به شک او شبهه په دې باندې بیا نه وي اولې د دغه نوې منځلار اسلام لپاره په یو وخت کې په ډیرو اسلامی او نا اسلامی هوادونو کې همزمانه فعالیتونه شروع شوي دي یو ځای کې نه همزمانه فعالیتونه د دې لپاره شروع شوي هم په غرب کې شروع شوي دي او هم په شرق کې شروع شوي دي همدارنګه په دې بحث کې به یا په دې درس کې به ان شاء الله تاسو په خدمت کې دا عرض شي چې د دغه نوی دین چې دا متمدن دیموکراتیک منځلاره اسلام دی د دغه دین د ایجاد لپاره او د دې دین د پاللو لپاره په افغانستان کې لکومو جهتونو کومو خلکو کومو اشخاصو کومو تنظیمونو نه په شعوري او لا شعوري ډول استفاده کیږي ځینې جهتونه په شعوري ډول په دې پروسه کې شامل دي ځینې بیا د دې پروسې ملګری نه دي هغه په لا شعوري ډول په دې کې واقع دي لا شعوري ډول په دې کې واقع دي غربیان هم هغه ډیر نه تخني ترڅو چې بیدار نشي چې د هم په لاشوري په دې کې واقع باید راوځته نه هغه په خپل حال پیخي او لاره نه هغه ورته خوشاله دي په داسې طریقې تمویلوي چې دوی په ځان پیږي نشي مونږ څه کوو مسجد رانوي او خانقاه جوړوي طالب او مولا بمباروي او صوفي صاحب ته خانقاه رنګيږي همدارنګه د افغانستان د امریکا له لوري د افغانستان د اشغال نه وروسته د دغه نوي متمدن دیموکراتیک منځلاري اسلام لپاره کم کوششونه په لار اچول شوي دي کم فعالیتونه تر اوسه پورې شوي دي د چا له لوري شوي دي او د دغه نوی متمدن اسلام تاس بد تاثیرات به د دغه پدیدې بد تاثیرات به د افغانستان په آینده او په افغانستان کې د اسلام په آینده باندې څه وي او بل اخر په اخر کې په دې باندې باید موږ تاسو مشترک غور وکړو چې د دغه د دغه فتنې او د دغه نوي ایجاد شوی وارد شوی دین د مخنیوي لپاره څه وکړو کومې لارې چارې دي کومې طریقې دي کوم اسباب او وسایل دي کوم اساليب او منهجونه دي چې له هغه نه استفاده وکړو او په نتیجه کې موږ خپل ایمان او د خپل ولس ایمان د زیان کېدلو نه وساتو او د خپل ولس خپل راتلونکي نسل او خپل خلک په دغه مفاهیم باندې پوه چې حقيقي اسلام څه شي ده الله کوم اسلام را نازل کړی ده او دوی د خلکو لپاره کوم ډول اسلام غواړي په دې باندې به ان شاء الله په مفصل ډول که په یو درس کې شو که دوه دریو درسونو کې شو د تاسو خدمت کې به تفصیلی معلومات عرض کوم څونه چې ممکن وي ماته البته اوس راځو دې ته چې د دغه جګړې یا د دغه اسلام د ایجاد لپاره د تاریخچه څه شی ده او لکم وخت نه د دې دا شروع وشوه دته تاسو ما سره لږ متوجه شئ د اسلام په خلاف باندې د غرب جګړه ډیره وګده او ډیره پخوانۍ ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه هم مخکنۍ ده تاسو وګورئ د شرق ځمکې که نقشه وای نو په تفصیل سره به ما عرض کړی و خو ان شاء الله د نقشې به بیا بل هغه کو لګ لري ده ډیر به واضح نشي خو بیا هم ممکنه ده چې یو څه شیان په نقشه باندې واضح کو تاسو دغه ملکونو ته دغه هیوادونو ته لمه سره وګورئ یوازې نمونه اخلم تاسو ورته ګورئ دا د مدیترانې سمندر دی مدیترانین سی عربي کې چورته البحر الابيض المتوسط وایي دغه مدیترانه د اسلامي نړۍ او د غربي نړۍ ترمنځ یو حد فاصل دی د مدیترانه شمال خواته او د مدیترانه غرب خواته اروپا پرته ده او بیا لکه ور اخواته د بحر د اتلانتیک سمندر نه اخواته امریکا پرته ده او د مدیترانې د سمندر جنوب خواته او شرق خواته اسلامي نړۍ پرته ده خو دغه نن چې موږ ورته اسلامي نړۍ وایو مخکې تر دې چې دا اسلامي نړۍ شي مخکې تر دې چې دلته د اسلام حکومت راشي لکه د المغرب شو الجزایر شو تونس شو لیبیا شو مصر شو سودان شو حتی چې ایتوپیا یا حبشه شو او حتی دلته شام شو دلته د ترکیه شو دغه هیوادونه مخکې هم اروپایانو نیولي وو دا د دې خلکو خپله خاوره نه وه دا له اروپا نه راغلي و دلته که تاسو پام وي د روم دولت د رسول الله صلی الله علیه وسلم جګړې اکثره چې شوې دي په شام کې د روم پلوي دولت نه شوې دي د روم پلوي دولت سره شوې دي همدارنګه د مصر و که لیبیا و که تونس و که الجزایر و حتی که د سودان و یا د حبشه و دلته تاسو ګورئ چې د مسیحیانو حکومت و په هغه وخت کې چې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم زیږیدلی نه و عام الفیل د فیل جګړه چې شوې که نه بیا چې ابرهه ابرهه بیا د کوم ځای نه راغی حبشې نه راغی د حبشې نه راغی کوم ځای ته راغی یمن ته راغی ګورې حبشه هم اروپا نه ده او دلته هم اروپایان نه دي خو دا او عیسی علیه الصلاۃ والسلام هم د حبشه نه و چې وایي چې دا د دې ځنه دا دعوت ورته راغلی یا وایي چې دا د فلسطین نه مخامخ ورته راغلی نه دا دعوت د رومیانو په لاس باندې د اروپا نه بیرته دی خو ته راغلی ده نو همدارنګه د ترکیه د خاور چې نن ترکیه د پاغه وخت کې بیزانس یا بیزنطیه دولت ورته ویلي د فارس او د روم جګړې چې خلک یادوي هغه دغه د ایتالیا روم نه دی هغه دغه چې د نن ترکیه ده چې د ایران سره په پوله پرته ده کله به ایرانیان په دوی وړاندې شو کله به دوی په ایرانیانو باندې راوړاندې شو هغه جګړې هم په دغه سیمه کې پیښې شوې نو دغه رومیانو یا دغه اروپایي فکر یا دغه اروپایي تحریف شوی مسیحیت د دغه سیمه د شرق سیمه د مدیتراني د سیمه ټول نیولې وي او د دې ځای خلک یې محکوم کړي وو او دلته به یو ډول داسې مطلق العنان بادشاهي وي او د ولسونه به دلته خپل يرغمال کې ساتل کله چې اسلام راغی اسلام د دغه سیمه ولسونه کاغه په المغرب کې بربریان وو که په الجزایر کې بربریان وو که بیا وروسته عربان عربان وو یو برخه یا دی خو په لیبیا کې یا په مصر کې وو یا دی خو په شام کې وو په سوریه کې په فلسطین په دې ځایونو کې دا سیمه اخلاص کړې د اروپایانو د تسلط نه د اروپایانو د تسلط نه اخلاص کړې او د اسلام شریعت ال تر ورسه او د دغه سیمو خلق خپل ازادي د اسلام په برکت باندې د اروپایانو نه حاصله کړه نو دغه سیمه د اسلام نه مخکې اروپایانو نیولې وي بیا چې اسلام راغی او دغه سیمه آزاد کړي اروپایانو کینه واخیسته و چې ولې دغه سیمه خو د موږ مستعمره وي دا ولې باید د موږ له لاسه ووځي امغه چې د اسلام په خلاف باندې بیا د موتا جګړه او بیا ورسته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وخت په اخر کې د عمر رضی الله په وخت په اوایلو کې بیا د یرموک جګړه پیښه شوه تر هغه وروسته بیا صلیبي جګړې پېښې شوې ډېر کلونه وروسته صلیبي جګړو کې بیا اروپایان د اروپا بادشاهان څلور پنځه بادشاهان په خپل کې شریک وراغلل دلته هم د سمندر له لارې نه هم د وچې له لارې نه او په دې ځای کې په لسګونو کلونه جګړې وکولې بلکې په سلګونو کلونه جګړې وکولې او په لسګونو کلونه دلته حکومتونه جوړ کړل نو دغه سیمه کې د دوی جګړې او د مسلمانانو جګړې هم پخوانی وي هدف مې د دې نه د دې خبرې نه مقصد دا دی چې د اروپایانو جګړې یا د دوی تاخت و تاز دا لډیر په خوانه د شرق د سیمو په خلاف باندې وو او دغه وجه دا ده چې تاسو اروپا وګورئ نو اروپا یو خو ډیره وړه ده او بل د دې اقلیم او آب هوا چې ده هغه ډیره ناملایمه ده په دې معنی چې په ځینې ځای کې نه میاشتې ژمی وي په ځینې ځای کې اته میاشتې ځینې ځای کې شپږ میاشتې پنځه میاشتې او یخني خو دومره ډیره وي چې هلته کښت زراعت اوس خو یې د تخنیکی آلاتو او د علمی پرمختګ په مټ باندې یو څه وکول خو مخکې ډیر وخت به هوا سړه وه او نو بیا به الته دوی کښت و زراعت نشو کولای نو فقر ډیر و په دوی او دوی چې خپل مقابل کې دی خواته د استوایي ځمکې لیدلې د مسلمانانو چې د استوا د خط په شاوخوا کې پرتی دي دلته به کتل چې دلته موسم معتدل دی اقلیم معتدل دی هم ژمی راځي هم وړی راځي هم پسرلی راځي هم منی راځي په هر موسم کې نوي نوي زراعت کیږي فصلونه کیږي نو دوی ویل چې دغه سیمه چې مسلمانان په واک کې لري دا سیمه باید منګه په واک کې ولرو نو د دې لپاره دوی جګړې مسلسل کولې د صلیبي جګړو نو ورسته بیا استعماري جګړې راغلې په استعماري جګړو کې تاسو ګوري برتانیا له دې ځای نه راغله دا د شرق سیمې ټولې ونیولې حتی تر هندستان پورې راورسېدل حتی دلته تر افغانستان پورې راورسېدل همدارنګه ایتالیا د دې ځای نه راغله لیبیا یې ونیو همدارنګه اسپانیا راغله الجزایر او او مغرب او داسې میونول حتی دغه اسپانیایان لاندغه ځای نه داسې په اتلانتیک سمندر کې راغلل او بحر هند ته راغلل او دلته د هند په سیمه کې مالیزیا او اندونیسیا او حتی فلیپین او دې ځایونو ته ځانونه ورسول دا ځایونه د شرق سیمه دوی د تل لپاره د تخت و تاز هدف ګرځولې او دلته به ورته راتلل د سیمه به نیولې یو علت دا و چې دا خلک دلته ماړه نه و دی خو ته مقابل کې نور خلک چې و هغه مالدار و هغه خلک متمدن و او بل خبره دا چې دغه د مسلمانانو سیمه چې کمی دي دا د انبیا او وطن پاتې شوی دلته ابراهیم السلام د دې ځای محمد صلی الله علیه وسلم د دې ځای موسی علی السلام د دې ځای عیسی علی السلام د دې ځای نوح علی السلام د دې ځای هود علی السلام د دې ځای صالح علی السلام د دې ځای یوسف علی السلام د دې ځای اسحاق علی السلام د دې ځای چې څونه انبیا علیهم الصلاه والسلام قران کریم کې ذکر شوی هغه دغه مرکزی سیمونه چې نن اسلامي نړۍ د دې ځای وو او چون انبیا دلته ډیرو الهي دین او ارشادات دلته ډیرو نو دلته تمدن په خلکو کې ډیر وو علوم په خلکو کې ډیر وو روشنګری په خلکو کې ډیر وو اروپا په هغه زمانه کې چې په کوم عهد کې وسیدل او په کوم حالات کې وسیدل دوی په خپل هغه ته ډارک ایجز وایي د تیارو زمانه دوی د تیارو په زمانو کې وسیدل نو دوی ته دا کینه ورتله دا حسد ورته چې منګه ولې د غزاینو ته نه راځي نو امغه و چې د تل لپاره به دوی خپل قوت په دې مصرفاوه چې څنګه تخت تاز وکړي او څنګه د مسلمانانو د سیمې ونیسي اصلي ټکی ته وسره راځم هغه دا چې هر واره به دوی حمله وکوله کاغه به صلیبي جګړې وي کاغه به استعماري جګړې وي کاغه به د اوسنۍ د دیموکراسي د تپلو جګړې دي دا چې هر ځل دوی راځي په خپل ټول قوت باندې حمله وکړي خو بیا د داسې چا په مقابل کې دوی ماتې وخوري چې په هر لحاظ تر دوی یعنی په مادي لحاظ تر دوی هغه کمزوري وي مسلمانان نه توپټان لري نه تیاری لري نه قوي اقتصاد لري نه داسې منظم دولتونه لري نه یو قوي صنعت لري نه مخکې درلود خو بیا به هم د صلیبي جګړو مقاومت کاوه او دوی بل دې ځان تړل نو دوی دې ته متوجه شول چې د مسلمانانو د قوت سرچینه په څه کې ده سرچشمه قوت مسلمان ها سرچشمه نیروی مسلمان ها در چی است کدام علل و کدام عوامل و اسباب است که مسلمان ها را این توانمندی می تا در مقابل ما استادگی بکنه و هر دفعه کشورهای خود را از ما آزاد کنه اینها متوجه شدن زندگی مسلمان ها را همه زیر بحث و تدقیق قرار دادن در نتیجه به این نتیجه رسیدن که قوت مسلمان ها در بازویشان نیست قوت مسلمان ها در شان نیست قوت مسلمان ها در اقتصادشان نیست قوت مسلمان ها در کسرت عددشان نیست قوت مسلمان ها در عقیده و فکرشان و تا وقتی که فکر و عقیده اینها خالص باشد تا وقتی که فکر و عقیده اینها از غربگرایی و از کفر و از الحاد و از انواع گمراهی نمرکش نکده باشه تا وقتی که نکات مشترک را بین اینها ما ایجاد نکرده باشیم تا وقتی که تأثیر گذاری فکری را در زندگی اینها نکرده باشیم اینها در مقابل ما می چون قرآن احادیث عقیده عقیده به جنت عقیده به حور عقیده به غلمان خوف از اله خوف از جهنم خوف از حساب این مسائل اینها را منظم می سازد اینها را پرحذر می سازد در مقابل ما اینها را نیرو می باید امون نیروی را تسخیر کنیم که اینها را قوی میسازه در مقابل ما اون نیرو چی است نیروی عقیده است نیروی ایمان است نیروی خالصیت فکر اسلامی است باید فکر اسلامی خالص نمانه باید عقیده اسلامی قوی نمانه باید تحاکم به شریعت نباشه باید رجوع در حل منازعات و مسائل به احکام اله نباشه باید خوف از اله در سر و علن در زندگی مسلمان ها نباشه نباید مراقبت الله حاکم باشه بر اینها که اینها را از کردن بعضی چیزها واداره و به کردن بعضی چیزها اینها را تشویق کنه اونها همون بود که سرمایه گذاری فکری را کردن در زندگی مسلمان ها و جنگ عسکری را تا حد زیادی به جنگ فکری و جنگ عقیدوی و جنگ روانی و تبلیغاتی تغییر دادن وقتی که شیوه جنگ خود را در مقابل مسلمان ها تغییر دادن مسلمان ها مغلوب شدند. امروز میبینین حدود یک میلیارد و 600 میلیون مسلمان در روی زمین زندگی میکنن اگر در حقیقت امر ببینیم تنها این 600 میلیونشان هم به طور مکمل وابستگی و التزام حقیقی به اسلام ندارند. معنای از این نیست که ما این مردم همه را تکفیر میکنیم الله ما را از تکفیر نجات بده ما بی خوش میشیم مسلمان ها مسلمان شوند لیکن وقتی که به واقعیت ها میبینیم به زندگی مسلمان ها میبینیم میبینیم که مسلمان ها هم از نگاه قوانین تابع غرب هستند یا تابع یک کشور دیگه هستند کشور کافر هم از نگاه لباس و هم از نگاه فرهنگ و هم از نگاه رواج و عنعنه و هم از نگاه تعلیم و تربیه و هم از نگاه نظامیگری و هم در مجال اقتصاد و هم در مجال فن و ادبیات و در تقریبا همه ابعاد زندگی مسلمان ها امروز پیرو غرب هستند خب وقتی که 600 میلیونشان هم یک التزام کامل را به اسلام نداشته باشه وقتی که 600 میلیون را چی میکنی که 100 میلیونشان نیستن که در مقابل کفار در میدان جنگ بیستن وقتی که 100 میلیونشان چی میکنی 10 میلیونشان نیستن که در مقابل یورش غرب استادگی بکنن و بیرق جهاد را بلند بکنن و دعوت به سوی اسلام را هدف اساسی خود بگردانند قطعا یک هزار میلیون یا یک میلیارد مسلمان ها را اینها از طریق چی تسخیر کردن از طریق تانگ و تفنگ تسخیر کردن از طریق بم بمبار تسخیر کردن نه همین مسلمان ها امروز بیرق کیها را بلند کردن در صف کیها استادن کشورهای مسلمان امروز از طرف کیها اداره میشه نیروها و ارتشهای مسلمان ها برای اهداف کیها میجنگه زندانهای مسلمان ها امروز از کیها پر است از مجرمین پر است از ظالم پر است از بدکارها پر است از غداران و خیانتگران پر است یا از حفاظ قرآن و از مجاهدین و از مردمان اهل خیر و از مردمان مسلح پر است اینها عالم اسلام را که تسخیر کردن در نتیجه کوشش های فکری خود تسخیر کردن لیکن با وجود ای همه کوشش هایی که کردن مسلمان ها به طور مکمل ملت اینها را نپذیرفتن مسلمانانو په ټوله معنی د دوی دین او طریقه نه ومنلې بیا یې هم اسلام ته رجوع کول او انتصاب یې خپل ورته ثابت ساته و برای اینکه امی انتصاب را هم اینها جعلی ساخته باشند امیر هم به مشکل حقیقیش نگذارند باید اسلام نوی را ایجاد میکرد که کردن اسلام نوین اسلام دموکراتیک اسلام متمدن اسلام میانه رو که فرق داشته باشه با اسلام حقیقی تا اگر کسی به اسلام هم انتصاب میکنه به اسلام هم گرایش خود را ثابت میسازه به او اسلام باشه که ساخته و بافته و تدوین شده غربی ها باشه همدغه وجه ده چې دوی د متمدن اسلام د منځته راوړلو لپاره مختلف کوششونه کوي زه د تاسو په خدمت کې یو څو ټکي داسې اضافه کوم چې دا خو هغه انګیزه او د هغه ضرورت او هغه وه شروع یې وه مختلف وختونه کې شوي خو دا چې په منظم شکل باندې په اکاډمیک او سیستماتیک شکل باندې د یو متمدن یا د یو د دوی په اصطلاح د متمدن او د میانرو اسلام د رامنځته کولو لپاره منظم کوششونه مربوط کوششونه کله شروع شو دا کله چې تاسو ولیدل تاسو الحمدلله اکثره د هغه زماني خلک یاستئ چې شوروي اتحاد د افغانستان د جهاد په برکت باندې مات شو کله چې شوروي اتحاد مات شو غرب او پراس کې امریکا د شوروي په وجود کې خپل ټول کوششونه په دې باندې راجمع کړي وو چې څنګه شوروي لمنځه یوسي ځکه شوروي د غرب لپاره د غرب د نظامی او عسکري او اقتصادي او فکری وجود لپاره یو خطر وو دا ځمکه تاسو ګورئ دا ټول د لوی روسیې چې د دنیا دریمه برخه ځمکه نیولې ده دا ټول په شوروي کې داخله همدارنګه تاسو ګورئ د لوی قزاقستان د شوروي کې داخل و د ازبکستان په شوروي کې داخل و د ترکمنستان په شوروي کې داخل و د تاجکستان په شوروي کې داخل و همدا رقم ته دی خواته د اوکرين په شوروي کې داخل و د سپین روسیا بلاروس د شوروي کې داخل و د لیتوانیا لیتویا مولدویا د ټول په شوروي کې داخل و علاوه د دې نه چې دا سیمه په شوروي کې داخل وي دلته افغانستان تر افغانستان هم د خپل کنټرول لاندې راوستل او د غین علاوه دوی همدغه روسانو یا شورویانو دوی دلته په پولند کې په اروپا کې هم لوی تاثیر درلود همدغه روسانو دلته بیا په البانیا کې الته هم د انور خواجه په لاس باندې د کمونیزم یو لوی دربار یو لوی سازو برګ جوړ کړی و او همدغه روسانو بیا نه یوازې دا چې دلته په اروپا کې خپل زور خودلې او اروپایان کونجته کړی و بلکې دلته په افریقا کې هم په سودان کې کمونیزم زور اخیستی و همدارنګه په مصر کې کمونیزم زور اخیستی و په الجزایر کې کمونیستي افکارو زور اخیستی و او تر دې هم ور اخواته دغه روسانو یا دغه شورویانو په هغه وخت کې امریکا هم دلته کونج ته کړې و ځکه د جنوبي امریکا چې تاسو وینئ کدا برازیل ده کدا پولیو ده کدا پیرو ده که د کولمبیا ده که د وینزویلا ده که د ارجنټاین ده که د چیلی ده که دا څونه سیمې دي ځکه دي حتی دلته لنډه تر ټولو نږدې کیوبا دلته ګوري چې په اتیا کیلومتره په سل کیلومتر کې د امریکا سره پرته ده دا تر ننه پورې کمونیستي افکار باندې عمل کوي تر ننه پورې کمونیستي افکار پالي نو دې روسانو خپل لاسونه پکې امریکا ته وګ کړی وو او دې خو نه دلته د الاسکا لاره نه چې د امریکا ایالت د کاناډا سره نښته دلته روسان ورته را نږدې وو بیخي کمه فاصله ده دلته د سایبیریا نه چې د روسانو د څنډه د شوروي د څنډه ورته راغلی وه نو په یو ډول باندې دغه روسانو یا دغه شوروي غرب یې د نظامی فشار لاندې د فکری فشار لاندې او همدارنګه د اقتصادي فشار لاندې همدارنګه د معنوي او ادبي او تعلیمي فشار لاندې نیولی و نو ځکه خو امریکا خپل ټوله توجه څه شي ته مرکوزه کړې و چې شوروي باید لمنځه لاړ هماغه چې مسلسل کوششونه مسلسل کوششونه او یا کاله کوششونه او په دې کې ټول وسایل په کار واچول تر دې چې کبه د مسلمانانو لاس هم د روسانو گریوان ته ورلوېده نو دوی به د مسلمانانو لاس هم تقویه کاوه که به مسلمانانو د خپل هیواد د آزادولو لپاره جهاد کاوه نو هم دوی به د مسلمانانو ملاتړ کاوه په دې خاطر نه چې مسلمانان یې ښه شیدل بلکې په دې خاطر باندې چې د مسلمان په لاس باندې د روسان څنګه ووهي څنګه مات کی دوی مختلف قسم کوششونه شروع کړ له داخل نه په روسیه کې د ازادي ګرایي او د دیموکراسي د خبرولو پټ پلانونه جوړ کړل په شرقي اروپا کې دلته تنظیمونه تاسیس کړل او د هغه لاره نه داخلي سرمایه گذاري پر شوروي کې کوله او تبلیغات له هر خوانو متوجه کړل بي بي سي رادیو د امریکا رادیو مختلف نور تعلیمي پروګرامونه جوړ کړل حتی چې فکری مؤسسات یې جوړ کړل د فکری مؤسساتو باره کې زه لګورسته خبر در سره کوم چې د شوروي د لمنځه وړلو لپاره دوی یو سلسله فکری مراکز داسې جوړ کړل چې هغوی به د غرب نظامونو ته سرچونه به کول تحقیقات به کول څېړنې به کولې او بیا به طرح ورته وړاندې کول او پلانونه به ورته وړاندې کول هغه پلانونه به داسې پلانونه و چې قابل عمل پلانونه به وو د تطبیق وړ پلانونه به وو طرحها و پلانهای را که این مؤسسات فکری به حکومتهای غرب تقدیم میکردن او پلانها طور نبودن که چیزی ساخته تخیل باشه اونها همش قابل تطبیق بودن و مرحلوار قدم به قدم او را تطبیق میکردن و به پیش میبردن تا ای که شوروی از بین رفت به پانزده پارچه تقسیم شد اروپا نفس راحت کشید تنظیم ها و احزاب کمونیستی در جهان پژمرده شدن و آهسته آهسته از حرکت افتادن و امریکا در شمال و در غرب در اینجا نفس راحت کشید چون کسی دیگه نبودن که نظام ها و تنظیم ها و ملت های کمونیست و کمونیزم گرا را تمویل و تقویه و پشتبانی بکنه به سطح بین المللی وقتی که امریکایی ها در اینجا نفس راحت کشیدن اروپایی ها از این در اینجا از تهدید نجات یافتن و احزاب و ایدئولوژی های کمونیست گرا در جهان کمزور و ضعیف شدن چین هم خود کنترل کرد چون این هم کمونیست بود امریکا که در رأس ناتو قرار داشت دید که پیمان وارسا دیگه نیست شوروی از بین رفت پیمان نظامی وارسا دیگه وجود نداره دنیا را از یک دیدگاهی نویدید. یک نظر نوی را بالای دنیا بالای نقشه انداخت دید که شوروی دیگه وجود نداره چین در حالت یا در اشتهای روای روی جنگ با غرب نیست چین چین له غرب سره د جنگ اراده نه لري ځکه هغه نوې خپل صنعتي پړاوونه وهي لګیا ده نه غواړي چې د بل چا سره په جنجالونو کې مشغول شي که چې روسان شتنه لمنځه لاړل شوروي اتحاد چین جګړه نه غواړي اروپا یې له مخکې نه تسخیر کړې ده نور څوک په دنیا کې داسې شتنه چې له دوی سره دی د اختلاف ټکی ولري بلکې د نور دنیا ټول د اقتصادي نظام لاره یا د تبلیغاتي نظام لاره یا د ګډاګیو د تحمیلولو لاره نه تسخير کړي ده نو دوی دوی ته یو لوی دښمن بل ورخاره شو هغه دښمن څه شی و دوی ویل چې هغه قوت چې د شوروي غوندې قوت لمنځه یوړ اخو په حقیقت کې موږ نه وو اخو اسلام دی اسلام په څه معنی په دې معنی چې په داخل کې مسلمانان په خپل راپورته شو هغه د اسلام په نامه باندې خپل خپل ګرایش بیرته اسلام ته ثابت کړ کاغه په ازبکستان قزاقستان قزاقستان تاجکستان ترکمنستان او چچنیا او تاتارستان په دې ځایونو کې په لسګونو میلیونه انسانان په داخل کې بیرته اسلام ته خپل ګرایش او انتما تازه کړه خپل نسبت ورته تازه کړ او د بیرون نه د افغانستان جهاد د دوی اقتصادي بنیادونه او عسکري بنیادونه دا ونړول نو دغه اسلام چې شوروي لمنځه وړي شي د امریکا لمنځه وړي شي دغه اسلام چې شوروي غني قوت مهار کولای شي د امریکا له لارې ځای نه راغلی دا هم دلته مهار کولای شي شوروی که در نزدیکی قرار داشت با مسلمان ها شوروی که ابرقدرت او زمانه بود او تاب مقاومت را در برابر اسلام نه از داخل و نه از بیرون داشت دیگه ما که از هزارها بلکه ده ها هزار کیلومتر دور میاییم ما چه رقم مقاومت از ایره بکنیم نو باید دغه د قوت مرجع یا دغه قوت چې اسلام دی دا باید مهار شي شوروي نشته چین جګړه نه کوي هند د یو لوی ولس په حیث باندې د امریکا ستراتیژیک ملګری استرالیا دا په خپل د غرب پیرو د غرب په کاروان کې روان نو یوازینی دښمن چې پاتې شو غرب ته په مقابل کې هغه اسلام د اسلام نه د دوی ویره ډیره پخوانی و ځکه دوی مخکې هم لیدل چې اسلام په هر جګړه کې دوی باندې بریالی شوی که هغه صلیبي جګړې وي او که هغه بل قسم جګړې وي نو بیا یې سره پروګرامونه داسې جوړ کړل داسې مراکز یې جوړ کړل چې د اسلام سره د مقابلې لپاره دوی ته لارې چارې طرحې او پلانونه وروښيي په دې باندې کار شروع د دغو پلانونو جوړولو په سلسله کې یا د دغو فکری مؤسساتو په سلسله کې چې دوی ورته ثینک ټانکس ورته وایي یعنی فکری ټانګونه فکری قوت ثینک ټانکس فکری ټانګونه دغه فکری ټانګونه څه شي دغه فکری ټانګونه په وسیله دوی شوروي هم مات کړ د اسلام د ماتولو لپاره هم همدغه فکری ټانګونو یا فکری مؤسسو کار شروع کړ د دغو مؤسسو په سر کې یو څو موسسې دي زه یې نمونه تاسو ته وروسته یادوم خو اوس یوازې د یوې موسسې په اړه باندې چې معتدل اسلام د رامنځته کولو په سلسله کې یا د تاریخ په سلسله کې دلته اهمیت لري هغه د تاسو خدمت کې عرض کوم هغه د رند کارپوریشن موسسه د رند کارپوریشن موسسه اوس د رند کارپوریشن د څه شی ده او د کم کارونه کړی دي د اسلام په اړه باندې یا د مستمست کله جوړ شو او د اسلام په اړه باندې د امریکا ته کمی کمی چیړنې او کمی خبرې مخته راوړلې او څنګه یې امریکا ته د مسلمانانو د تسخير لپاره قابل عمل پلانونه جوړ کړل د ایران کارپوریشن مؤسسه د دویم نړیوالې جګړې نه وروسته سمدستي ایجاد شوه او د دې د ایجاد هم یو عجیبه قصه ده دوهمه نړیواله جګړه چې کله پای ته ورسېده جاپان پکې ماتې وخوړله او امریکایان غالب شول او د امریکایانو چې کوم د ملاتړ هغه تحالف یا ائتلاف هغه پکې برلاسه شو نو دوی ولیدل چې په دغه برلاسي کې مهم رول چې هغه پکې د علم و وقتی که جنگ جهانی دوم تمام شد ژاپن به حیث سرمحور یا به حیث نقطه محوری تحالف یا اطلاف مقابل شکست خورد امریکایی ها دیدن که رول و نقش مهمی را که در این جنگ داشت او فکر و علم بود به این معنی که اگر امریکایی ها بمب اتم را کشف نمی کردن و او را استعمال نمی کردن ژاپن شکست نمی که امریکایانو اتم بم جوړ کړی نه وای د فکر او د علم په نتیجه کې او بیا هغه استعمال کړی نه وای نو د دوی خصم او مقابل لوري په اسانه باندې ماتې نه خوړله نو دوی خپل غلبه راجع کړه و څه شي ته علم ته نو بیا یې ویل چې ښه علم چې دومره مهم شی دی او دومره لوی لوی کارونه په مختصر وخت کې کولای شي نو باید منګه د دغه کار لپاره خپل توجه نور هم زیاته کو د علمي څېړنو لپاره خپل توجه نور هم زیاته کړو امغه و چې د ایران کارپوریشن تحقیقاتي مرکز چې زلمی خلیلزاد هم د دې مرکز یو غړی دی د د خزه هم د دې مرکز یو غړی ده بلکې و مشره ده او لوی لوی کسان اوس به تاسو ته تفصيلات یو څه خدمت کې عرض کړم دا د دې مرکز غړي دي دا تاسیس شو رن کارپوریشن دا په 1945 کال کې د اکتوبر د میاشتې په اول تاریخ باندې د نړیوالې جګړې له پای نه وروسته د امریکا د هوایی ځواک د ستر قومندان جنرال آرنولد لخوانه د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې تاسیس شو جنرال آرنولد دا د امریکا د هوایی قوت ستر جنرال و مشر او دا جګړه د جګړې ته چا پای ورکړ هوایی قوت که زمینی قوت هوایي قوت وخت چې هوایي قوت پای ورکړ ورته هغه په دې پوه شو چې دا بم خو ما په علم جوړ کړی او دا علم په فکر او په ترکیزي فکری باندې راځي نو زه باید همدغه سې د فکر لاره د نړۍ د تسخير لپاره هم کار واخلم نو بیا دی جنرال آرنولد د بیا څه وکړه جنرال آرنولد چې کله ولې چې امریکا د خپل پرمختللې ټکنالوژي او د اتوم په زور جاپان مات ک او دویمه نړیواله جګړه یې پای ته ورسوله نو هغه ته دا ور معلومه شوه چې پرمختللې ټکنالوژي د غلبې له مهمو عواملو نه ده او باید دا له پامه ونه غورځول شي هماغه و چې د جګړې تر ختمېدو یې سمدستي دوه میاشتې وروسته فقط دوه میاشتې وروسته د په, بر... په امریکا کې د ډوګلاس د تیارو جوړولو د کمپنۍ له مشرانو سره په کالیفورنیا کې د علمي څېړنو د یو خاص مرکز د جوړولو مشورې کوي د ډوګلاس مرکز به یا د ډوګلاس صنعتي مرکز به تیارې جوړول هوایي تحقیقات کول دا چې د هوایي قواو مشر او د ډوګلاس کمپنۍ د امریکا هوایي قواو ته تیارې جوړولې نو باید دا مرکز تقویه شي د دې مرکز د تقویه لپاره باید یو څېړنیزه اداره جوړ شي چې هغه په مختلفو مجالونو کې څېړنې کوي باید یک مرکز را اینها تأسیس می کردن که نه تنها در مجال صنعت بلکه در مجال فکر در مجال تسخیر ملت ها در مجال سیاست در مجال اقتصاد و در مجال های روابط بین المللی و دستبندی مردم به دسته های مختلف باید کار بکنن هماغه و چې د ایران کارپوریشن مرکز بیا د ډوګلاس د کمپنۍ سره په شریکه باندې په کالیفورنیا کې جوړ شو موافقه یې وکړه چې باید دا مرکز جوړ شي کله چې دا مرکز جوړېده نو په هغه وخت کې د امریکا د هوایي قواو د رئیس ارکان معاون جنرال لیمای تر سرپرستۍ لاندې کار شروع جنرال لیمای چې کله ولیدل چې دا مرکز کار شروع کړ او دا کار باید مستقل وي دا باید د چا تابع نه وي ځکه په تابعیت کې بیا سلسله مراتب ډیر وي دا د ډوګلاس د کمپنۍ تابع ده او په هر څه کې به دغه نه اجازه اخلي نو بیا دغه جنرال لیمای چې د امریکا د هغه وخت د هوایي قواو رئیس د رئیس ارکان معاون و هغه ویلي چې باید دغه د رن کارپوریشن مرکز آزاد شي ډوګلاس د کمپنۍ د ډوګلاس د کمپنۍ نه ده کم هغه آزاد کو په 1940 کال کې دا د یو مستقل مرکز په حیث باندې یو غیر انتفاعي مرکز په حیث باندې منځته راغی او د اول ځل لپاره د فورد موسسې له دوی سره یو میلیون ډالر مرسته ورسره وکړه فورد موسسه د د فورد کمپنۍ یو موسسه ده چې د موټر جوړوي په دنیا کې د امریکا لوی دوه موسسې دی یو د جنرال موټر او یو د فورد دا د ټوله دنیا لپاره لوی ماشینونه او لوی موټر جوړوي دغه موسسې یو میلیون ډالر په 1940 کې رن کارپوریشن ته ورکړ رن کارپوریشن اول تحقیق چې شروع ک نو بیا د هوایی تحقیقاتو په څنګ کې د سپوږمکو یا د سټلایټ تحقیق هم شروع کړ د دغه رنګ کارپوریشن د تحقیقاتو په نتیجه کې سټلایټونه منځته راغلل د سټلایټونو کار د طیارو حرکت نور منظم کړ د میزایلو حرکت یې نور هم منظم کړ او د نړۍ هر ګوټ او هر کنج کنار ته د فضا لارې نه رسیدګي آسان کړه د امریکا لپاره نو دوی سټلایټ باندې کار شروع کړ د سټلایټونو نو ورسته بیا دوی کمپیوټر باندې کار شروع کړ کمپیوټر جوړ کړ یا لمخې کمپیوټر جوړ کړ بیا سټلایټونه جوړ کړ ترغه ورسته بیا دوی په ویډیو تصویر باندې کار شروع کړ ویډیو کیمرا او ویډیو تصویر په دې باره کې تحقیقات وکړل او بیا د امریکا د پوز ترمنځ د رابطې د یوې عصري وسیلې د ایجاد لپاره کار شروع کړ او هغه داسې یو مخفي پټه رابطه جوړه کړه چې پوز په اسانۍ باندې یو له بل سره خپل معلومات تبادله کول شو او امر صادرول شو چې هغه په نتیجه کې نننی انټرنیټ ورنه جوړ شو دا چې کوم نننی انټرنیټ ته دا د پوزي مقاصد لپاره د رن کارپوریشن لخوا نه جوړ شوی و دغه رن کارپوریشن بیا یو ډیر عجیبه مرکز دی په دې رن کارپوریشن کې په یو وخت کې زر کسان محققین کار کوي زر کسه محققین په یو وخت کې پرن کارپوریشن مؤسسه کې کار کوي په څېړنو باندې بوخت دي چې د دغو زرو کسانو پېته فیصد دکتوراوې لري د دې زرو کسانو شپېته فیصد د دکتورا د شهادتنامو لرونکي دي په بېلابېلو تخصصونو کې او اته ویشت فیصد د ماسترۍ د تخصصاتو لرونکي دي د ماسترۍ د شهادتنامې او باقی مانده نور چې دی هغه هم د لوړو تحصیلاتو لرونکي دي د تعجب خبره پکې دا ده چې په دنیا کې تر ټولو لوی عالمانو یا لوی پوهانو ته په مختلفو تخصصاتو کې د نوبل جایزه ورکول کیږي دغه د نوبل د جایزو دیرس ګټون کی د رن کارپوریشن غړي پاتې شوی ډیر څه کسان چې په دنیا کې په مختلفو تخصصاتو کې د نوبل جایزې اخیستي هغه هم د امدې موسسې غړي پاتې شوي دي د امریکا خارجه وزیر پخوانی خارجه وزیر مشهور او ډیر وخیار خارجه وزیر هنري کیسنجر د دې غړی پاتې شوی کنډولیزا رایس د دې غړی ده همدار هم ته فوکویاما د ژاپني الاصل امریکایي د دې غړی دی معاصر ژوندۍ فیلسوف دی همدارنګه سمویل هټنګټون دا د دوی غړی دی او ډیر نور لوی لوی خلک هغه چې څوک د ډاکټورا او څوک د مختلفو نورو شهادتنامو لرونکي دي په دې کې غړي دي نه یوازې دا چې دوی تحقیقات کوي بلکې دوی په خپل پوهنتون او خپل فاکولته هم لري چې د ډاکټورا سندونه ورکوي او دغه مرکز چې کله جوړ شو دوی بیا په نړۍ کې مختلف نور مراکز هم د ځان لپاره جوړ کړ په برتانیا کې هم د دوی مستقله څنګه ده په قطر کې هم د دوی مستقله څنګه ده نور عربي نړۍ کې هم او په اروپا کې هم د دوی نور مستقله څنګه یا ورسره همکاري څنګه دي دغه رنګ کارپوریشن د دغه شوروي د لمنځه وړلو لپاره امریکا ته یو لوی پلان او طرحه جوړه کړه چې څنګه باید شوروي لمنځ نه انفجار ته آماده شي څنګه شوروي باید له اطراف نه محاصره شي او څنګه هغه مټي او بازوګان قوي شي چې له هر خوانه په شوروي باندې گزار کوي او گزار کولو ته آمادګي نیسي که هغه مسلمانان وي او کافران وي که هر څوک وي خو چې د هر چا لاس د شوروي ګریوان ته ورلیدل باید د لاس تقویه شي نو هغه و چې شوروي له منځه لاړ وخت چې شوروي له منځه لاړ نو په مخکې د دې مخکنۍ شرح په بنا باندې چې ما تاسو خدمت کار کړ اسلام د یوازیني دښمن په حیث باندې پاتې شو ځکه چې چین د دوی سره جګړې په رول او نقش کې نه ده هند د دوی سره ملګری ده د نړۍ نور ولسونه او نور هیوادونه د دوی سره فکری او اقتصادي او عسکري مشترکات لري یوازې اسلام د چې له دوی سره نه فکری پیوند اخلي نه د دوی سره نظامی پیوند اخلي نه د دوی پیروي کوي خپل اولس او خپل پیروانو ته وایي تاسو دوی نه بیزاری اعلان کړئ او خپل قوت د هر میدان کې ثابت کړی دی په تاریخ کې چې دوی د غرب په خلاف باندې ښه قوي مبارزه کولای شي او د مبارزې د لپاره د قوت منبع او مرکز دا بیا هم څه شی و فکر او عقیده و نو باید دغه فکر او عقیده لمنځه یوړل نو بیا دغه رنګ کارپوریشن څه وکول د اسل... د نوې متمدن اسلام یا د منځلاري اسلام د را پیدا کولو او ایجادولو لپاره په 219 صفحو کې د نړیوال د منځلاري اسلام لپاره د نړیوالو شبکو د ایجادولو یو طرح وړاندې په ټوله نړۍ کې منځلاره اسلام څنګه تقویه شي څنګه امریکا دا تقویه کی او څنګه یې د حقیقي اسلام په مقابل کې ودرېږي دغه طرح یوازینی طرح نه و تر دې مخکې د دوی نور کوششونه و د همدغه رن کارپوریشن نور کوششونه و مثلا رن کارپوریشن په 1999 تر 1999 میلادي په 153 صفحو کې له تروریزم سره جګړه یا له نوي تروریزم سره د جګړې په نوم باندې یو کتاب خپور چې د جهاد په خلاف د مهم امریکایي متخصصینو لکه د ایان لیسر او بروس هوفمان ډیوډ رونفلد جان ارکویلا مایکل زانینی نورو مشهورو لیکوالو او مفکرینو نظریات ورکې شامل وو د دغه کتاب منځپانګه یا د دې کتاب محتوا دا و چې په منځني ختیځ کې یا په عربي نړۍ کې عموما په اسلامي نړۍ کې د امریکا او د هغې د ملګرو او د يهودي دولت د مصالحو لپاره چې هر څوک تهدید دي هغه باید لمنځه یوړل او څنګه لمنځه یوړي یعنی د اسرایل لپاره او د امریکایي سیاستونو په خلاف چې ارڅوک تهدید جوړوي هغه باید څنګه بدنام کړي شي څنګه لمنځه یوړي شي څنګه کمزوري کړي شي څنګه دغه په خلاف باندې محلي مخالفتونه را ایجاد کړي شي کغه د حکومتونو په شکل کې وي کدي احزاب په شکل کې وي کدي افکارو او رادیوګانو تلویزیونونو په شکل کې ټول هغه جهتونه باید کمزوري کړی شي چې د اسرایل د لمنځه وړلو لپاره کوشش کوي ولو هغه په هر شکل کې وي بیا همدغه د ایران کارپوریشن مؤسسه یا تحقیقاتي مرکز په 2004 کال کې د 11 سپتمبر نه وروسته په نامه کتاب خپور کړ بعد از 11 سپتمبر په دې نامه کتاب خپور دا کتاب په 1500 صفحو کې په دې 1500 صفحو کې د انکارپوریشن د امریکا حکومت ته په اسلامي نړۍ کې د افکارو نظریاتو او د عقایدو او د مختلفو وجود اختلافونو او د متوقع بدلونونو نقشه وړاندې کړه په اسلامي نړۍ کې کوم افکار موجود دي ای مرکز تحقیقاتی در کتابی که به نام بعد از 11 سپتامبر تعلیف کرد در 500 صفحه به امریکا ای را واضح ساخت که در جهان اسلام کیها زندگی دارند کیها هستند به لحاظ فکر کیها هستند به لحاظ اقتصاد کیها هستند به لحاظ عقیده کی هستن کدام اختلافات بین مسلمان هاست اختلاف شیعه و سنی اختلاف حنفی و سلفی اختلاف دیوبندی و غیره کدام اختلافات در بین مسلمان ها است تا از او استفاده بشود در مقابل اسلام و بر علیه اسلام حقیقی چه رقم اختلافات تنظیم, تنظیم شود چه رقم از این اختلافات کار گرفته شود تا مردم امریکا و مردم غرب یک ذهنیت را برای مقابله با این جنگ داشته باشند در ذهن خود یک روحیه را در ذهن خود داشته باشند و امو تحولات متوقعی که در مستقبل شاید به وجود بیاید رونما شود امو را برای امریکا پیش بینی کرد که در آینده چنین و چنان شدنی است شما آمادگی خود بگیرید د د دې پرانا کې د دغه د 11 سپتمبر نو وروسته کتاب د مفاهیم او د معلوماتو پرانا کې هغه امریکا ته دا توصیه وکړه چې باید خپل نوې پالیسي جوړ کړي او په دې کتاب کې په دې خبره ډیر ټینګار کاوه چې د امریکا په خلاف باندې نړیوال مخالفت چې د دغه رهبری اسلام کوي او دغه مخالفت نور په زړو کلاسیکو طریقو باندې لمنځه نه وړل کیږي دا د توپ او ټانک په لار لمنځه نه وړل کیږي متوجي یاست د توپ او ټانک او د عسکرو د میزایل په لار د مخالفت لمنځه نه وړل کیږي هغه وایي چې دا نور په کلاسیکو زړو وسایلو باندې نه ماتيږي ځکه چې جهادي حرکت په نړۍ کې دا یو توندلاري عقیدوي حرکت دی او د هغه په خلاف جګړه باید هم عقیدوي او فکری وي دا د دوی خپل الفاظ دي د امریکا په خلاف مخالفت او مخالفین هغوی د عقیدوي جګړې نه عبارت دي او دغه عقیدوي او فکری جګړه په توپ او تانګ نه ماتېږي دا باید په فکر ماته شي نو امریکا باید داسې منابع ایجاد کړي او داسې خلک باید تربیه کړي چې هغه د اسلام د فکر په خلاف له دننه نه کار شروع کړي او لدې لدې نه هدف دا و چې جهادي حرکت باید لدې نه منع کړي چې خلکو ته خپل پیغام ورسوي همدارنګه په دې رنګ کارپوریشن کې یو څوک چې د فکری جګړې لپاره یې ښه ډیر کار کړی یو ډاکټر دی دکتور دی انجل راباسا نومیږي هغه وایي نړیوال جهادي حرکت یو توندلاري عقیدوي حرکت دی او د هغه په خلاف باید جګړه هم د فکر له لارې وشي ځکه ترڅو چې فکر موجود وي خلکو کې به د مقاومت انګیزه موجود وي راځي د مقاومت انګیزه په کې ورکه کو بیا خلک خپل نه راپورته کیږي چې یو مړ کې چې پلار ورته مړ کې درې زمانه راپورته شي وزه د شهید زویمه بس درې دانې نور بیا راپورته شي چې کور ورته وران کې وای ښا اوس خو د کورم را وران کړه اوس خو د ولا کپرې دمه چې فصل ورته اوس زه وای ښا تا د ما د ژوند مړیم را باندې ودروله ته بل خپ آرام را نه وګرځي زه دم نه پرې دمه ځان خبر باندې ورنم ځان خو به در باندې ټوټه ټوټه کم که بم نه لرم لزان نه خو به بم درته جوړ کم وې دا حساسیتونه ایجادوي دا مشکلات زیږي راځي د فکر له لارې نه د دې خلکو مقابله وکړو هغه دا چې یو داسې اسلام ورته تدوین کو ایجاد کو چې هغه متمدن اسلام دا متمدن اسلام اوس وروسته زه درته معرفي کوم د دوی په اصطلاح معرفي کوم درته چې دوی څه چې متمدن اسلام وایي انجل راباس هغه په دې باندې ټینګار کوي وایي چې اصل اسلام د اصل اسلام پلویان باید د میډیا نه منی شي انټرنیټ ته رسیدګي ونه شي رادیو ته رسیدګي ونه شي خپل تلویزیون ونه لري خپل اخبار او مجله ونه لري خپل نشریات دوی ونه کولای شي د نشر ساحه باید تنګ شي لمنځه یوړل شي او وای دا ځکه چې هغه دا ځل خپل دینی پیغام یا د خپل دینی پیغام د رسولو لپاره له معاصر وسیلو نه کار اخلي د انټرنیټ نه کار اخلي له فیسبوک نه کار اخلي له ټویټر نه کار اخلي له تلویزیون نه کار اخلي له اف ام نه کار اخلي دا ور ساده کتابچې او کتابونه او خطیبان او واعظان نه دي چې د کوټې په دیننه کې 15 کسان ورته ناست دي د خپل غوته نه دا ور په خپل کور کې ناست دي او کمپیوټر په مخ ته یې خېده د خپل زاړه کمپیوټر نه خپل ارڅ پروګرامونه ټوله دنیا ته رسوي او باید د دې خلکو مخه ونیول شي اکنه نو دوی به هم د خلکو زړونه تسخير کی وجه دا ده چې له دوی سره وي په میډیا کې پوره حوصله موجوده ده او د ښه استعمالولو طریقه او استعداد ورکه موجود شوی دی د نو وسایلو د استعمالولو ښه ښه استعداد ورکه موجود شوی دی همدارنګ د انجل راباسا په خپل توصیو کې غرب ته وایي چې سیکولر او غرب پلوي ژورنالیستان لیکوالان مفکرین رادیوګانې تلویزیونونه انټرنیټ پاڼې او نورو د وینا او د بلاغ منبرونو ته باید داسې خلک راوستل شي چې هغوی سیکولر دي سیکولر خلک بې دینه خلک ورته راوستل شي دا ورته ورسپارل شي د هر رادیو په سر کې د هر انټرنیټ صفحې په سر کې د هر تلویزیون په سر کې باید داسې یو څوک وي چې هغه د خلکو ایمان ته ضربه ورکوي هغه د خلکو ضمیر او وجدان ته ضربه ورکوي هغه سر په توپک نه ولي هغه د زړه منځ ته خپل مرمۍ ورسوي خپل د کفر مرمۍ هلته ورسوي ورته باید د دغو سیکولرو اشخاصو او جهتونو په وسیله باندې رښتیني مسلمانان د فشار لاندې راوستلی شي او د مسلمانانو چیرې بدنام شي د غوي شخصیتونه بدنام شي د غوي افکار او عقاید بدنام شي او خلکو ته دا ویل شي چې دا تروریزم ده دا بنسټ پالنه ده دا تهدید ده دا افراطیت ده دا وحشتګری ده دا ورانکاری ده ترڅو خلک په داسې څه باندې مشغول شي او یا دغه مسلمانان په خپل دفاع باندې مشغول شي او اقدامي صلاحیت له لاسه ورکړي هغه استعداد او صلاحیت چې د اقدام لپاره یې لري هغه باید په خپل دفاع کې مصروف دي د خپل ځان په دفاع باندې مصروف شي چې نه سه منګه خو ترهګر نه یو نه سه منګه خو دا شي نه یو دا شي نه یو نو بیا به د مسلمانان یو طایفه به دوی ته وایي چې تاسو ترهګر یاست او دغه چې منګه ترهګر و دوی به بیا د ځان سپیناوي کوي سبا بیګا به صابونونه په ځان باندې سولي چې سه منګه ترهګر نه نو کار تمام شو دوی په خپل منځ کې مشغول دي منګه خپل برنامه جوړو تحقیقات وکړو ولسونه به تصغیرو هیوادونه به نیسو وسلې به جوړو اقتصاد به قوي کوو نړیوالې کمپنۍ به تس... مسلطو په خلکو باندې دوی به یو طایفه به وایي تاسو بېلار یاست یا بل طایفه به وایي نه موږ نه یو وایي دا خلک ټول په کار واچوي نو د تاریخ په اړه باندې د منظم تاریخ په اړه باندې هغه دا ده چې د دې شروع امریکا وکوله او د رن کارپوریشن په توسط باندې وکوله دغه رن کارپوریشن نه یوازې د چې په افغانستان کې یو ډول فکری فعالیت شروع کړی د ټول نړۍ د پاره چې دوی د امریکا په خدمت کې کوم پلانونه وړاندې کړي دي دغه یوازې نمونه زه تاسو په خدمت کار کوم مثلا دوی ډیر مخکې کلونه امریکا ته د بوسنیا لپاره یو کتاب ولیک په نامه د بوسنیا له تجربې زده کړ از تجربه بوسنیا باید آموخت ځکه بوسنیا د اروپا په منځ کې پرته ده په زړه کې پرته ده الته دغه یو تجربه په اروپا کې بیا تکرار نشي دې مخنیوي باید تاسو نن ګورئ نن په بوسنیا کې نه جهاد سره مجاهدین سره اسلامي بیرغ ته نه هغه ولولې شته چې هغه وخت موجود وي نه د اسلامي نړۍ سره یو پیوند شته ده بیرته منحل کړ په خپل منځو کې زوب کړ ویلې کړ متوجه یې بوسنیا شرقي اروپا کې پرته همدا رقم ته بل کتاب د دوی ده وای چې د ناتو د پوزي ائتلاف د پوزي عملیاتو او د بشري مرستو د مؤسسو ترمنځ د همغږي تقویه کول 2002 کال کې دوی دا کتاب چاپ کړ ایران کارپوریشن چې د پوزیانو او د نورو مرستندوی مؤسسو ترمنځ تنسیق او همکاري د څنګه ایجاد شي که یو ځای ته پوزیانو رسیدلای نشي باید د نور ورولېږي مؤسسات ورولېږي او چې یو ځای ته مؤسسات نشي ورتلای الته زور ته ضرورت وي باید پوځیان ورشي د دوی ترمنځ همکاري او تنسیق کوارډینیشن دا څنګه وشي په دې باره کې په 2002 کال کې یو کتاب ولیکل همدا رقم ته اسلام د قوقاز په شمال کې یا چچنیا د یو مثال په ډول په 2003 کال کې دوی یو کتاب ولیکل متمدن دیموکراتیک اسلام ملګری منابع او ستراتیژي په 2003 کال کې کتاب ولیکل اسلامي نړۍ د سپتمبر له 11 وروسته په 2004 کال کې کتاب ولیکه د تروریزم په خلاف جګړه راتلونکي مرحله او اقدامات 2015 کال کې دا کتاب ولیکه په منځني ختیځ کې له تروریزم څخه د ځوانانو د لری ساتلو فرصتونه 2015 کال کې دا کتاب ولیکه جوانان چه رقم از پیوستن به جهاد و مجاهدین منع کنن چه رقم جلوش بگیرن که جوانا مجاهد نشوند یک استراتژی همه جانبه را برای حکومت های که بر جهان اسلام مسلط است به او تقدیم کرد همدارنګه په منځني ختیځ کې له توریزم څخه د ځوانانو د لرې ساتلو فرصتونه د 2015 کال کې او بل اسلام او غرب د مشترکو زمینو لټول دا بل کتاب چې په 2015 کال کې نقاط مشترک یا زمینه های مشترک بین اسلام و غرب یک طرح را به امریکا پیشکش کرد همدارنګه د محاصره احساس د اسلام او د غرب سیاسي جغرافیه په دې نامه باندې بل کتاب وو د منځلاري اسلام د نړیوالو شبکو جوړول په 2001 کال کې چې په دې کتاب باندې موږ تاسو ان شاء الله خبره کوو د منځلاري اسلام د نړیوالو شبکو جوړول د تایلند په جنوب کې د مسلمانانو پاتون 2008 کال کې په ترکیه کې د اسلام یا د سیاسي اسلام راپورته کېدل دا په 2008 کال کې د جهاد غږ د مجاهدینو له خولې په 2008 کال کې د مجاهدینو خپل استدلالات او خپل ویناوي د مثال په تور راوړي چې د دنیا لپاره څه عزایم لري همدارنګه له جرمني تر عراق د امت په جوړولو کې د امریکا رول له جرمني تر عراق د اسلامي امت په جوړولو کې د امریکا نقش او رول دا یو بل طرح ده په منځني ختیځ کې د پوځي تګلوریو بدلون د مدیترانې د حوض د هوادونو امنیت مدیترانې حوض خو تاسو ولې د چا خواته اروپا ده دی خواته ترکیه او بیا افریقا او دی خواته شام او مصر او د هوادونه د مدیترانې د حوض د هوادونو امنیت په دې باره کې و څېړنه و د فلسطین د قضیه په اړه باندې څلور پراخ او مهمه څېړنې وي د عراق په اړه څو بیلابیل څېړنې وي بل په 2009 کال کې دوی د ایران پیژندنه په نامه باندې ایران شناسی په نامه باندې طرح امریکا ته ورکړل همدارنګه په 2009 کال کې په همدغه کال کې د سپای پاسداران ظهور یا د سپای پاسدارانو ظهور په نامه کتاب دوی چاپ کړ همدارنګه ایران او د خلیج امنیت په نامه باندې څېړنه وړاندې کړه د شمالي افریقا امنیت او داخلي او خارجي ننګونې یا چالشونه چې دوی ورته وایي په دې نامه باندې کتاب د عربي فکر اوسنی توجهات مخلوري په دې نامه باندې کتاب چاپ ک د عربي هیوادونو اقتصادي امکانات په دې نامه باندې او کله چې امریکا افغانستان ته راغله او افغانستان اشغال ک نو بیا د افغانانو لپاره رن کارپوریشن چې د خلیلزاد تر سرپرست مستقیم سرپرستی لاندې د افغانستان لپاره کار کاوه د د خزي د دې بخش مشري کوله نو بیا درې مهمه څېړنې وړاندې کړې د افغانستان لپاره چې یو په کې ده په افغانستان کې د رادیو لارې خونه او روزنه ځکه چې دوی د افغانستان هر ګوټ ته هر کونج ته رسیدلای نشو نو بیا د خپل مفاهیم خپل عقاید خپل نظریات خپل برداشتونه خپل نوی راوړي افکار دا باید خلکو ته رسول وي دا چې ورسېدل نه شو نو بیا لنډه طریقه ورته ایجاد کړ د رادیو تاسو ګورئ چې په افغانستان کې یوازې د افغانستان رادیو په خوا نن یو سل او اویا ونه ډیر رادیوي سټیشنونه په افغانستان د امریکا د راتګ نه مخکې تلویزیون یا یو یا بیخي نه و اوس یو اتیا سټیشنه تلویزیون دی په افغانستان او تقریبا په هر امریکایي اډه کې به یو اف ام سټیشن و چې د غزنه به خبرونه کولې ترڅو هغه مفاهیم چې په اسانه خلکو ته باید ورورسي هغه د رادیو لاري تاسو اوس ګوري مختلفه برنامې دي چې د خلکو د ذهنونو د تسخیرولو لپاره د ځوانانو لپاره یو ډول برنامه د ماشومانو لپاره د ماشومانو کیسې چې دي د بي بي سي د کیسې د امریکا د کیسې حتی چې یو بل نوې برنامه هغه ده چې په اسلامي نړۍ کې یا په افغانانو کې خصوصا څنګه د شریعت په ځای باندې وضعي قوانینو او ولسی جرګو ته محلي ولسی کلیوالو جرګو ته رجوع وشي او فیصله په شریعت ونشي په وضعي قوانینو باندې وشي نو بیا دا یو خریه او زر زر آوازه زر آوازه د کزر څه شی ده صد صدا دا یو قضیه او زر غږونه یو کله او زر غږونه په دې کې ګوري په مصنوعي شکل باندې یو دوه کسان سره په جنگ واچي بیا یو څوک راشي دغه ترمن سره کوي بیا بل اخر دا فیصله کومه خواته راځي کی یو وضعي قانون ته کاغه یو ملک جوړ کړی کاغه خان جوړ کړی که دوه کسان په خپل منځ کې جوړ کړي دا ابتدایي شکل دی دی دا به پرمختللی کیږي چې کله ډرامه خلاص شي بیا هغه راولي حقوق پوهان راولي بیا په دې باندې تبصره ورنه اخلي ترڅو هغه پارټونه او هغه رولونه چې پکې په فني شکل باندې یا په کامیک شکل باندې الته وړاندې شوی دی کمیډي شکل باندې یا تراژیدي شکل باندې هغه په ساده الفاظو باندې دغه حقوق پوهان او د قاضیان او د دوی د وضعي قانون ماهرین دای بیا خلکو ته شرح کی او ساده کی ورته نو د رادیو لاره نه خلکو ته د مفاهیم رسول د یو بل کار و چې رن کارپوریشن تر سره کړ بیا دویم چړنه دوی چې کړي هغه د افغانستان په نوي اساسي قانون کې د اسلام او دیموکراسي اسلام and democracy and the new constitution of Afghanistan په نامه باندې اسلام او دیموکراسي د افغانستان په نوي اساسي قانون کې په هغه کې دا کوشش کړی ده چې څنګه د اسلام یوازې له نوم نه استفاده وشي او په عمل کې دیموکراسي او هغه مفاهیم او هغه قوانین عملی شي چې هغه غرب لزان سره راوړي ځکه خو چې کله د مذاکراتو مذاکراتو خبره د دوی طالبانو یا د نورو مخالفینو ترمنځ کیږي نو اول ټکی چې پکې راځي وایي چې د دې قانون سره به څوک لاس نه وړي قانون اساسي به لا مساس وي دې ته به څوک ګوتې نه وړي دا به په خپل حال باندې پاتې دا په شرط ده د دوی او درېیمه څېړنه هغه افغانستان دولت ټولنه د امریکا سیاست او د راتلونکي پر لور لار دا په 2008 کال کې دا څېړنه دوی یاد کړه وکوله او تر سره کړه او نشر کړه دا چې نن هم موږ تاسو یوازې تاریخچه وویله او تر تاریخچه د مخیم هغه اسباب او علتونه او عوامل وویل چې دوی څنګه ولې دا جګړه شروع کړې ده او دا د یو متمدن یا منځلاري اسلام په شکل کې شروع کړې ده په دې باره کې خبره وکوله دا چې اوس ولې دوی له اسلام سره دښمني لري په دې باره کې یو دوه درې مثالونه یا دوه درې ټکي د دوی له خولې نه واورو چې ولې دوی د اسلام سره دښمني لري د اسلام نه ولې ویل یو خبره خدا چې دوی و اسلام د من خاورې نیولې داسې مې د منګه مستعمرې وي اسلام هغه لمنګ نه آزاد کړو دلته خپل نظام په بنه حاکم کوم باید د خپل مستعمرې بیرته تن راو ګرځو چې هغه مصر د لیبیا د مثلا شام د ترکیه د یا د نور څونه ځایونه چې دي او بل دا چې د اروپا او د امریکا د هغه د ماشين او د صنعت پرمختګ دی او بیا دغه ماشين او د صنعت لپاره د خام مواد ضرورت دی خام مواد نور په امریکا او اروپا کې مخ په خلاصون دي او په نور نړۍ کې د دې خام د خام موادو ښه ډېر منابع دي باید دغه منابع د دوی لاسته ورول ویږي نو دا خو اقتصادي جهتونه وو یا اقتصادي عوامل وو د معنوي یا د نورو معنوي او دینی او ستراتیژیکو عواملو په لړ کې المانای مستشرق بیکر وای هغه وای وای نصرانیت ځکه له اسلام سره دښمنی لري چې کله اسلام خپور شو نو د نصرانیت د خپرېدو لار یې بند کړه او هم هغه سیمه ونیولې چې وخت د نصرانیت تر واک لاندې وي همدارنګه په غربي نړۍ کې ډېر حکومتونه او ډېر جهتونه د دې لپاره منظم کار کوي چې هغه څنګه د اسلام د خبرېدو مخه ونیسي یو بل غربي مفکر لورنس براون هغه وایي چې حقيقي خطر د اسلام په نظام کې پروت ده او د اسلام په هغه قوت کې پروت ده چې د هر وخت لپاره د توسعه استعداد او صلاحیت پکې شته او په هغه فکری قناعت کې پروت دی چې د هر ولس سره مخامخ شي هغه ولس ته قناعت ورکول شي نو باید د اسلام د خبرېدو مخه ونیول شي او د اسلام ماهیت له دننه نه بدل کړی شي حقيقي مفاهیم یې نه وایستل شي او په ځای باندې غربي مفاهیم د اسلامي اصطلاحات دی په عنوان باندې دلته به کې ځای کړی شي یا هغه غربي افکار او نظریات چې هغه د هیومنزم یا د دیموکراسي یا د سیاسي او دینی پلورالیزم او یا د لیبرالیزم دا مفاهیم دي دې ته باید اسلامی نمونه وتراشل شي او په حقیقت کې به اماغه شیان خو په مسلمانانو به په اسلامی نمونه او القاب باندې وروته پلی شي نو هغه وایي چې اسلام د خلکو د خلکو ته د قناعت ورکولو توانای په ځان کې لري او اسلام د هر وخت لپاره ژوندۍ د ویمړاوي کیږي نه او دا وایي یوازینی دیوال ده چې د غربي توسعه طلبي په مخ کې ولاړ ده باید دا دیوال لمخې ونړول شي ترڅو پورې چې اسلام او قران د دوی د ژوند هغه بڼه تشکیلوي ورته نو وای دوی کې به د غرب په مقابل کې د توانای د مقاومت توانای او استعداد د هر وخت لپاره یا بل فعل یا بل قوه ورته موجود وي نو د دې لپاره چې دغه توانای له دوی نه واخیستل شي باید د دوی په خلاف باندې جګړه فکری جګړه وشي او د حقيقي اسلام په ځای ورته یو بل اسلام چې د منځلاري اسلام په نامه باندې دا یا د مودریټ اسلام په نامه باندې هغه باید ایجاد شي تبلیغ شي او د دوی قناعت ور باندې حاصل کړی شي او د دوی د پاره داسې یو شی وګرځولای شي لکه د دوی اصل شی چې باید دفاع ورن دوی په خپل وکوي د دې لپاره کوم لارې چارې دي کوم وسایل دي کوم تنظیمونه او احزاب دي کوم شخصیتونه دي کوم مادي او معنوي وسایل دي چې هغه باید په لار واچول شي په دې باره کې به ورسته ان شاء الله په بل درس کې تاسو خدمت کې حاضر شم او تعریف به هم درته وایم چې هغه تعریف چې دوی دی منځلاري اسلام لپاره کړی د دوی د کتابونو او د دوی د مراجعو نه مې درته راخیستی ده هغه او هغه محددات به بیا درته بیان کړم چې منځلارتوب څه شی دی خپل د منځلارتوب څه شی دی د دې لپاره دوی نمبروار شیان لیکلي چې که په چا کې دغه شی و نو هغه منځلارې ده او که دا پکې نه و هغه منځلارې نه ده دوی یولس محددات ذکر کړي دي دا یولس محددات به په تفصیل د تاسو خدمت کې شرح کوم او هغه لارې چارې چې دوی د شوروي د لمنځه وړلو لپاره په کار اچولي وي امغه لارې چارې باید په یو بل تعدیل شوی شکل باندې د